پس د سورۃ الاحزاب نا نازل شوه دی ترتیب د سوراتونو کې شپیتم نمبر سورت ده پس د سورت الحشرنا چې توحید دې زده کړه نو د توحید پوره منل داري چې د توحید د مخالفینو نه به بایکاټ کې او ځان جدا کې یا مخ کی صورت کې ترغیب او آخرت ته د دې د پاره بیا دوا علتونه ذکر کړي او د دې مثال به ذکر کړي په واقعي د ابراهیم علی السلام چې هغه د خپل پلار نه بایکاټ کړو بیا دعا د تثبت به ذکر کړي د مضبوطوالي په صورت کې حکم دی د مهاجراتو په وخت د صلح کې چې کومه خزه هجرت کی دی به کاپیرانو ته واپس کولې شي کنه او صورت ممتاز دی په ذکر د شرایط او د بیعت یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء دا د مدینه مکه نه رااله مدینه ته نبی علیہ السلام ورتوی څنګه راغلی اسلام راوړې نو وای چې نه اسلام لنیم راغلی نو یې څنګه راغلی وای دیل راغلی ما چې په بدر کې تاسو زمنګ سړی وجلی دي او زما واړه ماشومان په کور کې پاتې دي او هیڅ څوک مې نشتا نو زما د هغې بچو بس کېږي کاپیران یادول د مکې خلک چې هغې هم زما تپوس نه کوي نو زه ډېره مجبوره شوم نو سوال لا راغلی ما چې ما سره لږ امداد وکړي دا خزه کافره وا خو نبی علی سلام خو رحمت للعالمین نبی علی سلام صحابه او تویل دومره راغلی دا که کافر هم دنو انسان خدا خپل تعاون او سراری او کس د خپل وس مطابق کوي نو چا ولا جوړې ورکړې چا ولا پیسې ورکړې چا ولا سامانونه ورکړل ډیر مال ته جمع شو په دې صحابو کې یو صحابي دی حاتب ابن حاتب ابي بلتعت رضی الله تعالی عنہ دی راغه او دول لس درهم د خپل طرف نور کل چې داستا شو او ورله یو چیټ ورکوي چې دا به چاته خینا او دا به د مکی مشرانو سردارانو لور کی په هغه چیټ کې ورته لیکلیو چې د مکی خلکو ځان پوه کوي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یریدکم فخذو حذرکم وقد توجه الیکم بجیش کلیل د نبی علیہ السلام اراده ده چې پتا سو حمله کوي نو ځان تیار کړي او داسې لخرې تیار کړي لکه د شپې اول او اخر نه معلومي دا خطه دی خزه لور کوي دا واخلا او دا به مکی والو لور کوي چې کله دا خط ورک دې زنانه دا خط واغس او روان شوا جبريل راغې نو نبی عليه السلام له وਹੀ راوړه چې یا رسول الله د خزې سره خد دی او دا خد چې مکی ته ونه رسی رسول الله سلام صحابه ولېګل یو حضرت علی دویم حضرت عمار دریم حضرت عمر سلورم طلحه رضی الله عنه پنځم زبیر رضی الله تعالی عنہ او شپږم ابو مرصد رضی الله عنه دا یو لګل چې تاسو بلار شئ او دا خط به د دې خزینه راوړی ورته وی چې دا په پلار کې پلاني ځای کې روانه بس هغه پاسونو را سوارو شو دا خو پوخت لیوا انو او خواص چرته کی هغه لاره کې دا زنانا را ایثار کړه او توي تاسو را خد دې دا خط مونږ لا واپس راکړه هغه ورته ویل چې ما سره خط نشته پټه ساتلو دی ورله تلاشی مو واغسته خو خط ور سره نو صحابه وی یره بس خط نشته راځي چې زو حضرت علی تور راويسته وی رسول الله سلام دروغ نه دی ویل تا سره خط شتا خط راواخ لګنی په دې پورا د نصر کټ کوم خط چې کله نبی علیہ السلام ته راغی چې وې قتل نو خط د حاتب رضی الله عنه نبی علیہ السلام حیران شو دا خو زمونږ ډېر کلک مرګره دی بدری صحابي دی دا څنګه چللې چې د کاپیرانو ته زمونږ شکایت او زمونږ سیډي وکړه حضرت حاتب ته وی چې یا رسول الله اوس زما خبرم واوري یو خو درته دا ویم چې ما کفرتو مز اسلام تو د کمی راز نه چې ما پتا اسلام راوړی دی دا غینه تر اوسه پورې ما کفر نه لري ولا عششتو کا مزن صحتو کا کله چې می تاسو سره اخلاص کړی دی یا خیر خوئی لټولې دستا نو تراغی نه تر اوسه پورې می تاسو سره دوکه او خیانت نه لري کړی ولا احبتهم مسفارقتهم او د کمی رزنه چې د کافرو نه را جدا شوی منو اس قسم مینه او محبت می مسره نشتا نو بیا دا خط دی ولی لیکل دی یا رسول الله په دې کې مې یو غرض و عزت د قریش نه یم نه زه یو عربي د دې علاقې تر اغلې مې یو بارانه کس او دلته آباد شوی ما ستا سره چې دا څومره مهاجرین راغلي دي د خزي او بچی الته دي او دا دلته د خواغي ته څه مشکل الته نشته ورونه الته اوسېږي ترونه اوسېږي رشتہ داري اوسېږي نو داغه د وجه نه د دې خاندان هغه خزو بچو سره صحبت نشي کولای او زه یو مسافر ما مکه کې اوسېدم ما تا سره هجرت کړې ده او دلته راغلې ما او زما د بیبي او زما د اولاد هیڅ څوک نشته نو ما ته پته ده چې الله سوي او سکی نو دا کافر دا غي مخه نشي والي خو ما دا خط صرف په دې خیال لیکل دی چې دا کافران به زما بی بی او زما بچو ته تکلیف نه راسي دا غیړه کې بدا راشي چې دا غني زمون مرګره دی او دوست دی نور بس نه نو نبی علیہ السلام ولکه دا خبره د سیده دا سړی چې دینو دومره دغه نه دی خو لکه دا کیسه به داسې وه ته دې خیال باندې به لیکلی نبی علیہ السلام داغه عذر قبول کو عزستانیت خو سیو خود دې ختنه د مسلمانانو راز کافرانو تخکارا کېدنو ځکه جبريل راغې او دا خط را واپس کو داغه عذر قبول حضرت عمر ولاړ دی عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته وی دعنی یا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق اے دا الله رسول ما پریدا نن زره دې منافق نه سر کټ کوما چې دې زمنګ راس کا پیرانو ته پیش کی او ناس پاس من سره نبی علیہ الصلات والسلام او توی و ما یدریک یا عمر لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم عمر تا ته سپتا ده شاهد چې الله د بدر والو تر اخکارا شو څنګه چې د الله د شان مناسبي او بدر والو ته وی چې هغه خلکو چې تاسو په بدر کې شریک شوی یئ چې څه کوي نو هغه کوي قد غفرت لكم ما تاسو معاف کړی دا غ صحابي دی چې دا بدر کې شریک شوی دی دا ډېر لوی مقام دی نففازت عینا عمر وقال الله ورسوله اعلم عمر د سترګو نوخ کې روانې شوې و یسم نشم ویلې بس الله او د الله رسول خپويږي چې تاسو څنګه خوخه ما خو ویل چې ګنې دا به منافق دی او زه د نصر جدا کوم ظاهری تعلقات دي ولی چې حاتب رضی الله تعالی عنہ مخکې ویلو چې قسم په الله دې چې والا احببتهم مسفارقتهم ما د دې سره دا غیر زنه چې کمې رزنه د دې نه جدا شوم کم کم کمه راز نه زه د دینه جدا شوه منو ما وسره مینه نه دکړې او د الله نبی صلی الله علیه وسلم د دې خبرې تصدیق هم کړې نو دینه دا معلومه شو چې دا ظاهری تعلقات او نه د زړه تعلقات ظاهری تعلقات خو ساتل شي کنه د زړه مینه بنه ساتي سیدا ګور دای د حق منکرین دی د قران او د دین اسلام دویم یخرجون الرسول و ایاکم وباسب دای پیر وباسل او دای پیغمبر علی السلام او تاسو مضارع دلته په معنا د ماضی بکې ښا الله الله او تفسیر سراج المنیر چې د نواغ ذکر کړی دی چې ابن عادل رحمت الله علیه وی دا بدل استعمال دی د تلقوننا پوښوي کنه او بل مودت نه مراد چې دینو خیر خوای دا نو مان بتا شي چې تاسو تو سرونه نه لګي پټه غیتا بل مودا دای خیر خوای زکا چې سړی زورنه چې دی او عتاب هغه چاله ورکی چې څوک د چا سیلکا مینا و سره محبت ور سره او خلق چې دی کنه پښتانه زمونږ یو خبره کوي نو پښتانه وی وی ګیله چې دی نو د خپل نه کیږي دې مطلب باندې تپېږي څه مطلب انې ک پر دې سړې سکې نو خلک وې کوي دې مړه سوچ کوي نو بس لاس اخلاص ته او مړوي د دنه ګیله مکوي دا خوده داسي خو خپل مرګره چی نو هغه نه خلک ګیله کوي نو دا دلیل د دې خبره ده چې سمر رازونه بازونه د منافقانو پاش کړی دي خو نبی علی السلام ته ګیلوم نه دا کړي حضرت حاتب ته چې رسول الله ګیله کوي او کله چې دا عتاب متاب ته ختم شي نو پوښ چې بیا دوستانه پاتې نه ده دوستانه هغه وخت پورې باقی تر سو پورې چې عتاب باقی وي تا ته ما د پښتو هغه جمله ویله بس دا قیمتي جمله ده چې خلک کوئی چې ګیله د خپل نه کیږي نو دا عتاب خلک خپل دوست لور کوي پر دینه زو ګیله نه کوي کراغه خو غوا په په یو کلاړه نو غوا پر دی خپل مرګره چې دینو مخکې تاسو نه قتل سورته توبه کې چې په سونو منافقان د تبوک نه پاتې شو موږ پاتې شو اذا الله وبخا زې پاسې کې یې رجی زمونږ مجبوری وبز سیدا الله معاف یسم نو او غدرې صحابه سره 50 سورې خبره بند شوې چې هغه رښتیا وي نو 50 ورځې خبره باندې وي او منافقانو دروغ ویل یو ګنټه لپاره خبره باندې نه وي دا ولې چې هغه زړه ته نږدې هغه محبوبانو هغه له زکه زورنه ورکواله بعض خلکم په دینه پی پلانې هغه ته ډوغه غونه ک او ماته دومره غوسه وکړنه ته پوه شې چې تاسو به مینه ډېرې ستا سره به چې د تعلق ډیری کنه خیال لري اوس یو عام سړی دی چې هغه کله درس لرازي او کله ناراضي مطلب کراغه خو خارا او کرانغه خانه لا خلا خپل کار وک نو کاغه پار ټیم راغه کله سمنټ لمراغه الله دې وسره خو او که ګنټې لم راغی نو الله دې وسره خو کم چې طالبان دي دا چې 15 منټم لیټ کیږي نو سړی وی دا ولی الګه کور دې پرې خیره وطن دې پرې خیره راغله درس لا او ته لیټ راشي ولی لیټ راځي سړی ته دا هغه تم ځان ملامت اخکاری چې زبو څنګه زمان بیا طالبان وی چې د خیال بل خواشي موږ بازار منډه کوي ونه کنه او دغه شانه چې دینو سړی تم په نظر کې سپک کار شي چې لکه تخپل کار نه پیژني دا ولی دا کمال محبت ته اشاره ای کمال مینی تم اشاره ای الکه تا نه خو فندا کې چې ټول نمخ کې راشي نو دا چې کله تا تستا استاد زور نه در کولا کله در توی چې سبق را تواو روا او نه در تو د ته غصه وکړه نو ته په د پوښتنه چې تاسو ذاتی لګ نورم سیوا مینه ها بعض خلک راشي وي زما استاد زما ماشوم چې د نو قاری صاحب والے غوسه شوی دی زم ته اوس په دې نه پیږي ستا ماشوم چې د ټولو ماشومانو کې هغه وو نو لکه مطلب دار چې هغه غواړي چې د سوې کړي یعنی په دومره ماشومانو کې خو پتم نه لګي دنه تپوس کړي دی د کې نه ولې دی د سبق نه ورته نو پوره توجه ورته کړي راکړي په دې خو خيار سړې پوي عمومی تاسو لرا یا الله سے برشی په تاسو باندې یکونو لکم اعداء نو کیږي تاسو د پاره دشمنان ګور کدی وس کیږي نو تاسو سره دشمنی کوي و یبسطو الیکم ایدیهم وګدای تاسو تعالی سن خپلوال سن تو موجب خپل بسوء په بدای ودو لو تکفرون خو خی کاش تاسو کفر وکئ او دا چې د مولانا صاحب جواب د سوال لې یره که څوک دا وای چې رشتہ دارانو سره تعلق کټ کول خو به دینی دا کنا خلک خو تعلق سیوا کوي او مسلمانانو وی تعلق بنه ساتي داغي جواب دا د کافرو سره د بی دینو رشتہ دارانو سره تعلق کټ کول دا دین د ابراهیم علی السلام دی او هغه خو تاسو ټول منئ داغه اخلاقم تاسو ټول منئ هو شوي په تحقیق سره شته تاسو د پاره سشه اسوه حسنه نمونه د تابعداري خيستا فی ابراهیم په بار د ابراهیم علی السلام کې چې هغه د پلار نو د قوم نه برائت کړو والذین معه او داغه کسانو کې چې داغه سره ملګریو اذ قالوا لقومهم کله چې هغه ویل خپل قوم ته ان براء منکم منګ یو خواندان د جداوال استاسونا یعنی منګ بیزار یو استاسونا و مما تعبدون من دون الله او دا هغه نه چې تاسو عبادت کوئ ما سوا د الله نه کوپر کړه د منګ پتا سو باندې ګور ټولو کا پیرانو ته اعلان کړي هغه وخت پورې به زمنګ استاد سومینس کې دشمنی تر سوچ په الله تاسو ایمان راوړې نه ده الک دل تلګ توجه کا ابراهیم علی السلام سمره خوش اخلاق انسان سمره د الله نیک بندا الا قول ابراهيم لابيه الک عدل تا ګورا د ابراهيم عليه صلوات و سلام نمونه چې د نست تابعداري ستاد پار نمونه ده خو په یو شي کې به تابعداري نه کوي هغه دا و مگر دا قول د ابراهيم عليه السلام په دې کې نمونه تاسو د پار نشتا چې خپل پلار ته ویلی ولا استغفرن لك خامخازب بخنه غواړم ستاد پارا چې تاسو به مشرکانو له او کافرانو له بخنه نه غواړی که څوک دا وی چې پلار له بخنه غوښته وا نو موږ به هم کافر له بخنه غواړو نو داغي جواب دا دی چې نه نه موږ کافر له بخنه ځکه نه غواړو چې الله وی په دې کې به تاسو دا غته بيداری نه کوي دا خو هغه پیره غوښته و بیا دا غنه سده بایکاټ کړي دی او جدا شوه دی دلته ځان پوها ک مولانا صاحب قرطبي دل تډیر یو عجیب نقطه لیکلې ده وې دې آیت کې دلیل دی په فضیلت زمونږ د نبی په تمام انبیاء باندې څنګه وې لکه ګوره ابراهیم علیه صلاتو والسلام د تابعداري حکم الله پاک کړی دی خو استثناء پکې ذکر کړی دا چې د ابراهیم علی السلام په تابعداري کې نمونه شتا خو په یو کار کې بس تاسو د پاره نمونه نه چې د کافر د پاره به بخنه نه غواړي او کله چې زمنګ د نبی تذکرہ الله پاک کین نو اس قسمه استثناء الله نه کړی او یا مؤمنان دې دا دعا وای الله تعلیم د دعا کې قولو مقدر براو باسی بیا خان قولو نو وای اے مؤمنانو چې زمونږ ربا تابا نه مونږ ځان سپار دې دې و الیک انا بنا او تا ته رب ته مونږ چې دینو را ګرځو چې یا دا دعا د ابراهیم علی السلام دا او یا دا دعا د مؤمنانو دا که چرته دعا د ابراهیم علی السلام شو مضمون روان دی او که دعا د مؤمنانو شنو بیا وقولو لفظ مقدر راو باسه قولو وای دا دعا ربنا را تجعلنا اے زمونږ رب مگر زمونږه فتنه تل للذین کفروا کمزوري هغه کسانو ته چې کافران دي یعنی امتحان د کسانو لپاره چې کافران دي د امتحان مطلب بسنګي امتحان مطلب دا چې یا الله منګه داسې مگر زوا چې زمنګ د وجنا کافر هغه په کوپر باندې مضبوط شي چې لکه موږ باندې داسې حالات راشي چې خلک کوئی دا وګوره کدی په حق وینو داسې بکې فتنتن منا معذبن به اید الکافرین چې عذاب را کړې شوی منګه ته پلاسو د کافرانو یا الله مونږ دومره م کمزوري کوا چې کافر په مونږ باندې زور ورشي او مونږ له سزاګانې راکې او مونږه غږ نشو کوله لکه دی وخت کې وستو ګوره د فلسطین د مظلومانو مسلمانانو حال چې سم نشو ویلې صرف چې دینو خلک داغه د بچو هغه تصویران شیر کړي چې پاغه باندې خپل کورونه را پریوتلی او هغه داغه نمړ راو باسي هغه چې دینو د چا سرن ختی په آبادی کې د چا خپین ختی او د چا یوځه او د چا بلځه او داسې په سونو په زرګونو ماشومان چې ده هغه چې ده نو مړ پراته هغه بل رجو کس ویډیو ور کړی و دا سیو لوی زیره او پای کې د ماشومان داسې سب په سب کې خودي دي واړه واړه ماشومان د شپینزو شپږو کالو د دوو دریو سلورو کالو هغه سپین کپونونه دي لیکلی دی چې تاسو د روزه ماتي درستخان خور نه دی چې دا سپین سپین تاسو تخکاری دا د فلسطین مسلمانان داغي بچي هغه ماشومان دي چې هغه شهیدان شوی دي او دا لاشونه داغي په دلین پراته دي اپا سونو کسان مړ پراته پورا زورا زبانه داسې په زرګونو خلک شهیدان کی مل ټول لوټي لوټي دي ټول آبادی تباشو گاڑی تباشو په دې رمضان کې هم چې ده هغه ته امن نشتا او خوراک سکاک نشتا بدامنی دا ماشومان ټول یریږي هغه سره دفاع شې نشته چې هغه دفاع وکړي جیاز راځي او بمبار کوي یوزي او دا غي څه پته لګي چې په کم ځای ګولې و غرزوله خلک مریض هسپتال لبوزي چې خشي په هسپتالونو باندې پاغه زخمیانو باندې بمبارونه کوي بیا به کم ځای لځي جماعتونه محفوظ نه دي کورونه محفوظ نه دي هسپتالونه محفوظ نه دي او دنیا په دې ظلم خاموشه ده صرف دا وی چې د خوراک سامانو لګي او د سکاک سامانو لګي نور اوغم نه لګي او نور خیر خیریت کمزوري هغه خلکو ته چې کافران دي چې هغه ر عذاب را کوي زمونږ وسنه کیږي واغفر لنا ربنا بخنو کمن ته زمونږ ربا انک انت العزیز الحکیم یقینا ته غالب حکمت والا لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه لقد کان لکم دا تکرار یالی تاکید دی یا دلته لمن کان یرجو الله قید پکې زیاتې اشاره د دې ته چې دا تابعداري به هغه وخت کې پیدا ورکی چې د چا عقیده صحیح د الله او د آخرت عقیده لري د ملاقات یا علما وی مخکې اقتدا په یو مسله کې و چې تاسو د پاره نمونه ده په ابراهیم علی السلام کې پس کې لکه په براءت کې د کافرانو نه چې هغه څنګه د پلار او د کافرانو قومونو نه براءت کړو او په دې کې په ټول ملت ابراهیمی کې اقتدا ته اشاره ده چې دا غ نور دین مو معنی سیوا د یو مسلې نه چې مخکې تیر شو چې پلار له بخنه غوښتي و ګورا داغه خلکو سره که دوستانه و ساتي نو الله پاک تاسو داغه د دوستانو نه نه منی کوي بعض علما وی چې دا آیت منسوخ دی په آیت د فقتل المشرکین حيث وجدتموهم سوره توبه باندې پنځم آیت باندې قرطبی لیکلی دی دویم قول دار چې دا حکم د صلح چې دین اول کې وو بیا منسوخ شو په فتح د مکه باندې چې مکه فتح شو اوس د خبرو ته ضرورت پاتې نشو دریم قول دار چې مراد د دینه ماشومانان دی او زنانه دي کدی سره تعلق ساتي زکه دی خو وجل ګناه ده نو خیر دی خو څلورم قول دا دی چې قرطبي وایي چې اکثر علما وایي چې آیت منسوخ نه دی او دا محکم دی او دین مراد عام کافران دي چې کافر دی خو چې تاسو سره جنگ نه کین او تم سره جنگ مکوا د مسلمان جنگ ابتدایي نه د دفاعي اکثرا لکه اسماء رضی الله عنها رااله نبی علیہ السلام ته چې یا رسول الله زما مور دا مدینه تراغلی دا او هغه چې دنو زما دین منی نه نو زه دا غي سره تعلق ساتل شم کنه کافر ده نبی علیہ السلام او توي آو هغه سره تخپل خپل ولی پالا صرف دین کې داغي خبره ممنه نو ګوره دا کاپیرانو سره تعلق ساتلې شي چې کم کاپیر تا سره جنگ نه کوي کاپیر ملکونو سره هم لین دین کولای شي چې کله هغه تا سره سره کوي جنگ نه کوي او استاد دین مخالفت نه کوي لا ينهاكم الله نو آیت منسوخ نه دی نه منی کی تاسو لره الله تعالی عن الذين داغی کسانونا لم يقاتلوکم یقینا الله تعالی مینا کوي د انصاف کوونکو سره یقینا الله منی کوي تاسو لرا د هغه کسانو نه لا یقاتلوکم دا دویم قسم کافران دا کافرون الله تاسو باندې کوي د دوستانه نه چې کوم جنگ کړي د تاسو سره په دین کې او یسته تاسو د کورونو تاسو نه وظاهروا علی اخراجکم او امداد کړي دې د یو بل سره تاسو په یستو باندې انت ولوهم من کوي تاسو د دینه چې تاسو دوستانه او کوي سره او چا چې دوستانه او کړه دغه کافرو سره پس دغه کسان دی دي ظالمان یا ایها الذین آمنو اوس اول عام قانون مؤمنانو ته مشرکین د نبی علی سلام سره صلح وکړه او په صلح کې یو شرط داو چې زمنګ نه څوک مسلمان شي د کاپیرانو نه نو تاسو باغه منګ لا واپس راکوي او تاسو مسلمانانو نه که څوک کاپیر شو نعوذ بالله منګ لراغه نو دا به منګ تعالی نه والک نبی علیہ السلام ته پته و چې زرستو به الله دې کې موږ له خیر راکین وي ودی کې صحیح ده دا یو لیکل کله چې دا خط مکمل شو او لیکل وشو لګو اخبار یو زنانه رااله سبعه بنت الحارث الاسلمیه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام ته وی چې ما اسلام راوړې دی او دلته نه پاتې کی ورپسې د دې خاون رامنډې وای هغه مراغه خاون کافرو نبی علیہ السلام ته وی اردد علی امراتی ما خزه واپس راکې تاسو راغلی دا ما تا ګور تا موږ سره دا شرط لیکلې دی چې زمونږ نه څوک تعالی راشي او که مسلمان شنو موږ له بیراکه زما خزه مسلمانه شوې ده او راغلې ده موږ ته زمونږ خزه واپس کی نو دا آیت راغی چې خزه به نه واپس کوي مفسرین وایي د دې مقصد څه دی لیکل شوی دی په خپل ځای صحیح دی خو تاسو د لیکلو په باره کې سړې لیکل دي او دا سړې نه دي دا څه ده دا زنانه ده نو لہذا زنانه به نه واپس کوي او پدې کې یو راز او یو حکمت سړی دای په زور نشي اړولې او زنانه خو مجبوره ده سړی خو بلدای نه و تختی مسلمان به ولور کې او په تخت لک ابو بصیر زنه څنګه کارنامه کړو کاپیران بیا راتلو مینتونه کول چې بس دای ځان سره کې خیر دې مونږ له مرا کوي خو چې د سمندر غاړې نه راشي مونږ یې غر او زنانو ته خو ګران نه نو زنانه به وطن واپس کوي خیر دې که سړی واپس کوي انو دا ایثار کړو ما د سره لیکل کړي دي زخپل لیکلو ته بالکل پابند نیم خو ما ته وخی چې دې کې د زنانو ذکر شته تاسو خو ما ته یاد کړی چې کم سړی زمونږ نه راغی سړی چې راغی بالکل به در کوم دا خو زنانه ده د زنانه ذکر پکې نشتا نو دای و ته واپس نکړه او الله د ایت راولېږي چې زنانه با نه واپس کوي خو زنانه نه به امتحان ضرور اخلي امتحان به دسه نه لکه څنګه چې تاسو د قران کې او کتاب کې پرچا ولا ورکې دا سوال او دا سوال دا به داسې تپوسونه تی کوي چې ته ولی راغلی خاون نه تنگوي نه دا وطن دی خوخ نه وخت دا وطن دی خوخ دی نه خانو ته په چا مینه کم سړی پس راغلی نه نو څنګه راغلی چې هغه وی خالص د الله رضا او د الله د رسول د رضا د پر راوته مو اسلام قبول کړي بس دغه مسلمان او چې هغه وی دا ذکر راغلی ما چې دا یو سړی راغلی د دامه خوخو او د پس راغلی ما دا بیا بل څه چل دی یا وی چې خاون والم او ټکول منو بس ما وی چې راشه بل لار نشته دی نو دې سره بلاړ دا اسلام باندې نه د مینه دا نور قصې چې اسلام په خیال راغلی تا ته معلومه شي نو بیا دا مو واپس کوي اوس پوه شوې پدې فامتحنوهن پس امتحانو کوي پدای الله اعلم بی ایمانهن الله خپو دې د دې په ایمان کتا سو معلومه کړې د لاره مؤمنات نو مو واپس کوي د لاره کافر تا لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ندا زنانه حلال دي د خاوندانو د پاره او نه دی حلال دي د خزو د پاره ولی چې په افتراق د دارینو نکاح شو لکه ما تشوا او په اسلام راوړو د دې خزه نکاح ما تشوا واتوهم ما انفقوا ورکه د دې خاوندانو ته اغا چې کم مال هغه خرج کړو په دې خزو باندې دا حکم ابتدا کې و دام بیا منسوخ شوی دی معنا چې پیسې ول ورکه چې مہر دیواله د دې زنانه او دا بنه بوزي د تیساره کې ولا جناح علیکم نشته ګنا پتا سو ان تن کې هو هرنا دا چې تاسو په نکاح واخلې دې زنانه ولرا چې کمه د کافرو نه راغلي دي پس د انقضاء د عدتنا اذا اته تموهن اجورهن کله چې ور کوي تاسو دیت د دې مہرونه یا لکه کما خزه چراله او مکه کې کافر پاتې شو صحیح شو نو دا اوس مسلمان سره نکاح کولای شي چې دا به غریب ټولو مرداسي ګرځي کولای شي او هغه نکاح د دې په افتراق د دارې نه څه شو یعنی د دې د اسلام پر اورلو باندې او د مکې نه پر اتللو باندې ختمه شوې ده نو بل مسلمان د دې سره نکاح سره هغه کولای شي خو مہر به ور کوي ولا تمسکو بعصم الکوافر او مساته نکاح د کافر خزو یو سړی هغه خزه کافر د په مکه کې پاتې دانو دې د نوې چې زما خزه التشتره هغه ختم شوه د خبره مټینګوي نکاح د کافر خزو واسالو ما انفقتم وليسالو ما انفقو او غواړی تاسو هغه مال چې تاسو خرج کړی دی او دی غواړی هغه هغه چې دی خرج کړی دی یا لکه دا ابتدا کې حکم ما ته ته وی چې کله به کافر خزراله خاون بیراغه خا د زما خزه د بای مہر د سمره مقرر کړو یو لاک درهم یا 50 زره یا 15 زره ارسو تا واخله دستا مہر خزه تبغاګ نه مسلمان نه بلاړه کافر بشوا خدای بلاړ نو بس مہر به خپل ته واپس راوړ او خزه بالتا پاتې وا دا حکم ذالک ذالکم حکم الله دا د حکم د الله تعالی فیصله کوي الله تاسو مینس کې والله د پویو حکمت والا تفسیر مدارک لیکلی دلته هو منسوخنا دا ابتدا کیو په مثل داغه چې هغه خرج کړو وې رېګې د الله غزاد نه چې تاسو په ایمان لرئ ما تو ګره یو خزا د مسلمان کافر شوا خدای نه خواستا او لاړه سشوا کافرانو ملک ته وتختیدا نو د دې غریب فقور روان شو کنه اوس واړه بچی دی غم لو بيو کار وران دي آلته نه وخزراله څنګه کافر او مسلمان شوا نو که هغه کافر خزه د مسلمانانو کې د سره واده نه کوي او د بل مسلمان سره کوي کنه نو ودی کې څه مسله نشته زور په منګ نه کو خو خبره بدای چې دا مسلمان د دې کافر خزه هغه مہر به کافر لنه ور کوي هغه پیسې دراوخه دی مسلمان لدی ور حالا الله یشرکنا بالله شیئا زنانو د نبی علیہ السلام سره بیعت کړي دي ښا بیعت سړیم کولې شي او بیعت زنانو هم کولې شي خود سړو بیعت بداو چې لاس به راوړاو د نبی علیہ السلام په لاس کې وای کې خدا او چې کم شرطونه ناغه به ټول منل او د زنانو سره بیعت داسې نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وای وای زما د الله په ذات قسمی ما مست ید النبی صلی الله علیه وسلم ید امراتن قطو قسم می دی پالای چې د الله د نبی لاس چرته د یو خزه د لاس سره نه دی لګیدلې دا سپیرو زمون خان خلکو پیران غټول رز خزو باندې لاسونه راکای پیر داو چې د پردی خزه سره چرته لاس نه دی لګیدلې نو بیعت به څنګه کو بیعت به بالکلام پر دې نه خو به خزوي پر دې نه دی خو به رسول الله او خزو تبوي دا منه یا منه بس خبره به وشوا یا به په لوخي کې وبراوړي پې کې به نبی عليه السلام لاس دل تکي خود بیا به دا وبو یوړل تل په کې خزو لاس کې خود دا بیعت او شرطونه به وته د بیعت وی یا وی کپڑا راوړلا یو سر به نبی علیہ السلام مونږ یو به د پردې نه خو واړو زنانو بونیو بیعت به وشو دا طریقې وی دا دمر پردا چې رسول الله سلام چې د تمام امت روحاني پلار دی او بالکل 100% د مسلمانانو یقینو چې د وړو غټو ګناونو ټولو نه پاکو هغه پاک پیغمبر دومره پرده کوي او هغه چې دینو زنانو سره مخامخ ناس ته نه کوي نو دا د کم زنه پیر سیب شو چې دا د زنانو سره یوازې چې دینو ملاقات کوي کنه 1 ټو 1 ته سوچو ځان له په بنده کمره کې پیریان ته پاسي یا الله توبه ها دا سمره ظلم دی او چې تاسو وی پیر سه پسې خبره وکړه پیر سے په دا پیر دی په دا پیل دی پیر خدا نه پیر دا دی چې دی به د قران او د سنت د قوانینو پابند دی دی به د شریعت خلاف کار نه کوي الله الله یا ایها النبی و نبی علیہ السلام اذا جاءک المؤمنات ولا یاسینک فی معروف او نا پرمانی بنه کوي د شپغم په یو نیک کار کې ستا نو بیا د دې سره بیعت کو د الله نه بخنه وغواړه علماء لیکلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله زنانو نه بیعت غستا د فتح د مکې نه بعد نو په دې زنانو کې یو زنانه ده هند رضی الله تعالی عنها چې دا د ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ بیبي وا دا خزه خاون مسلمانان شیو کنه نو کله چې د نبی علی سلام د دې زنانو نه بیعت غستانو دا پټه په زنانو کې ناستوا خپوم وا ځکه چې د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ له مسلک کړي وا او هغه د نبی رسول الله تر وکنه نو داسې زغلی غونې ناس توا چې کله نبی علیہ السلام بیعت غستا او دای وی چې لا یشرکنا بالله شیئا نو نبی علیہ السلام ته د زنانه आवाज ورک وې ته زمنګ نه داغي خبرو په باره کې بیعت اخلي چې تا د سړو نه نه دی غسته سړو نه بیا وخت بیعت په اسلام او جهاد غستا د خزو ناول ټکه داو چې شرک نه کوي بیا چې نبی علیہ السلام اغلا بنه کوي ولا یسرقنا غلا بنه کوي نو دای زنانوی یا رسول الله بالکل زمنګ وعده ده او دا د سنو چې تقریر واوري دو بس لاړې کو دی باندې یو یو باندې باغی سکو باقاعده تسبیعات کو چې موږ به تر مرګ په دې کله کې ولاړو دسي مسلمانانه خزي چې نن هم بیعاتو کې چې شرک بالکل بنک شرک با بالکل نه بدام بیعت ده کنه سوک چې اوري دا لکه اعظم ولا یسرقنا او غلا بنه کوي نو چې دای ورته کله وی نو دا هند رضی الله عنها ورته وی یا رسول الله نور خو زمنګ وعده د چغلا بنه کو خو د یو مسلې تپوس کو هغه دا دی چې ابو سفیان چې دی ډیر بزړور او بادر سړی دی بار ډیر نومې دی حکور کې ډیر ډیر چې کم دی نو سختی کوي شوم غونې دی بخیل دی دومره مال مونږ لنه را کوي چې زما او زما د بچو خرچه پیوشي لګي غونه پیسې را کی پاغي کار نه کی نو هغه کور کې پیسې مون سره کې خودي نو زکلا کلا د دغه خاوند اجازه نه پټ پغلا باندې پیسې را واخلم او هغه چې ده نو زه ولګوما نو یا رسول الله دا بجایزی کنا نو نبی صلی الله علیه وسلم وتوی دمرته نراخله چې ستا او ستا د بچو گزاره پکېږي ځکه چې د خاون او د بچو خرچه دا په زنانو باندې وما د د د سره د خزه او د بچو خرچه چې دنه په خاون باندې واجب ده دا به ته غستې شي بیا وت رسول الله چې کله داوی چې ولا یزنین الله اکبر دا ګور نوې نوې مسلمانانه شوي وي چې کله وته داوي چې ولا یزنین نو حضرت هند आवाज ورکي چې او تزنل حرا اے د الله نبی اصل خزبم غنی لا زنا کوي دا بسنګ خزې چې هغه بزنا کوي کافر ایله مسلمانه شوی دا خو ضمیر دا نه من چې خزه دګې نه زناو کی چې هغه د وین زنه یو وسیله خزه دی ولا یزنین او زنا دې نه کوي بالکل دا واده انت واغستا بس اوس پرې دکینه صحیح دی بل چې دې کله دا وی چې ولا یقتلن اولادهن ندی وجنه د خپل اولاد لرا ربیناهم صغارا منګ د دې تربیت کړو په داسې وخت کې چې واړو او تاسو چې د نو وجل په هغه وخت کې چې کله دالوي شوی دي نو حضرت عمر هم د نبی علیہ السلام سره ناستو کنا نو دا هنده وته وی چې فانتم وهم ابصر تاسو هغه خپل کې خپېږئ موږ سن شو ویلې نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وخاندل وخاندل تر دې چې د ډېر خاندان او په شاده سلار د دې خبرې پوری کنه چې دی او تویل منګه لوی کړو تاسو را لبدر کې مړ کړ نو دا بیعت د زنانو ناغسته و ولا یاتینا ببهتان ولا یقتلن اولادهن دلته توجه کوه خزی بخپل بچی نه وجنی په دې کې علماوی د حمل خرابولم داخل دي یو داسې علاجی چې بچی نه کیږي سو وخت پورې د بیماری وجې د کمزوري وجې جایز یو شته حمل ضایع کول دي دا ګناه ده دا قتل د اولاد دی او د دې وجه بندول چې څوک به بیا ول رزق ورکې دام ګناه ده کمزوري د بدني بیماری ډاکټر وای هغه جدا خبره ده خو په دې وجه نه چې ګنې سبب څوک ساتي رزق ورکول والا څوک ته هغه یو الله ولا یاتینا ببهتان یفترینه بدنام بن لګی چې جوړ کړی غیلره د خپل ځان نه بین ایدهن ورجلهن مخکې د لاسونو د خپونه نه د ځان ولا یاسینک فی معروف نو چې نه پرمانی نه کوي ستا په یو نیک کار کې معروف هر د شریعت موافق کار چي علماء وی دا بیعاتو چې تاسو به مړی په سویر نه کوي چغه بنوي نو خزه خو بیخي خاموش ناشتي کړم بالکل आवाज نه دا خو بیخی منلې ده دی او یا دا د چې ولا یاسوینا کفی معروفین د دې نه پرمانی نه کې ستا په یو نیک کار کې علما او یا عصیان دا د چې د غیر محرم سره دی یوازې ناشته نه کوي پردې سړې چې دې سره نکاح کیږي کور کې دیم نه کینی پلار دې مو سره نزي ها په گاډي کې د مسره نزي زنانا د ډرایور سره چې نارینه و سره خپل نه نو زم په دې پران سټ کې ناس تم چې دنه ګوزا ستا خیال لې ځکه چې دلته یواز او خلوت دی کنه نو دا ناروا دي او اوس ډیر گاډي داسې دي چې پرن سټ کې بغیر د زنانه نه بل څوک کې نه نه چې تور شي نو فرنٹ سیټ بند دی لکه چا بند کړی دی چا نه دی بند کړی نسی چې کله خسته غونه خزرا شي نو هغه ته مخ کې کینو فرنٹ سیټ کې کینو نو دا خزه په دې نه پیږي چې دا ډرایور زماره رور دی پلار مې دی سمې دی دا مو سره روخي چې بس خو سره کینی ها نو دا سه مکوې دا بالکل ناروا دي نور زنانه ستانو رسته کې ناغي سره دغه شان پلار سفر غیر محرم سره دینه کوي اوس پر دې سړي سره روانه شوی د سکه غم لازمه خادای لازمه دی لازم دا ستاسو دی اسلام نه دی نو حج لچې زینو موږ نه تپوس کې او چې غم خادای لازم بیا خپل سمې او ترتیب د سوراتونو کې دا یو شپیتم نمبر دی پس د سورۃ الممتحنین ربط او مناسبت د دې صورت د مخکې صورت سره په غنو وجوهات باندې دی یو دا په مخکې صورت کې زجر او په افعال غیر مرضیه په دې صورت کې زجر دی په اقوال غیر مرضیه باندې یا مخکې صورت کې دا خلکو د اسلام د طریقو د ما په اسلام کې د داخلي دو طریقو خو د چې بیعت په واخلو امتحان په وکا په دې کې طریقه د دعوت ال اسلام ده چې اسلام له دعوت څنګه ورکه یا مخ کې بایکاټو د کاپیرانو نه نو دلته یې صرف بایکاټ نه اعلان د جهاد د کاپیرانو سره جهاد ته ضرورت راځي جهاد بم کې داود صورت زورن اور کوي بل قول بلا عمل پاغه خبره چې انسان په عمل نه کوي او ترغیب دی ال الجهاد خلاصه د صورت په دې صورت کې اول دعوه د توحید بیا زورن د په قول بلا عمل او بیا ترغیب ورکي جهاد ته بیا تخویب ذکر کوي په مثال د بنی اسرائیل او په ترک د جهاد زیر ورکي پراتلو د نبی علی سلام او زورنه د منکرینو ته او بیا زیر د مجاهدینو ته بیا ترغیب د جهاد ته په مثال د حواریینو باندې امتیازات د صورت صورت ممتاز دی د نورو صورتونو نه په زجر بالقول بلا عمل او صورت ممتاز ده پر ډیر عظیمه خبره چې په دې کې بشارت د عیسی علی السلام ذکر ده پر اتلو د نبی علی السلام چې دا غذر اتلو نه مخ کې هغه زیری ور کړو چې دا برازي او صورت ممتاز ده په ترغیبات ال الجهاد سبح لله پاکی بیان ای الله د پاره غس چې اسمانونو کې دی او هغه چې زمکه کې دی دا الله د غالب او حکمت والا یا ایه الذین آمنو زجر بالقول بلا عمل اے هغه خلکو چې ایمان امراوړې دې لم تقولون ما لا تفعلون ولتاسو وای هغه چې نه کوي د دې آیت څه مطلب دی لکه ما ته ګورم د دې آیت کې الله زورنا ورکي هغه خلکو ته چې هغه داخلنه د ډیره فګه ده خو عمل خراب دی په خلی د نه خپکې او خو عمل بیا غشانا نه کوي زبدا او کم او زبدا او کم او زبدا او کم بس دا زبانی جب خرشو او بس دې ځکه خبره او هوا والو زول او بیا په عمل نه کوي یعنی دې کې زورنه داغه خلکو ته چې یو سړی وعده وکي او بیا خپل وعده نه پوره کوي ٹھیک شو لگا نا او په دې آیت باندې علماو ابن کثیر وی دلیل نیولې ده چې یو سړی نظر اومني چې دا خپل نظر سکی پوره کې ځکه الله وی لم تقولون ما لا تفعلون تا ولې غ خبره کوله چې اوسه چا سره دی وعده وکړه زه به داسې کوم هغه وعده خپل سر ته ورسوا هغه مما توا او دا د منافق نه خدا چې و اذا وعده اخلفا کله چې د چا سره وعده وکړي نو بیا سکی دا خپل وعده خلاف کوي کته ځان منافق غني خو ټیک دا کني نو خپل وعده به سر ته رسي د ادب کتابونو کې ډېرې قصې دي کنه نو دې کې یو قصه ده یو بادشاہ هغه چې ده نو ما ته د دې کلی او د دې علاقې پوره چې دینو خبر راکې چې دا کم کله دی او دا د چا کور دی او دا د چا کور دی او دا کم کله دی نو هغه ولې یو سړی وکړ ډیرو خیال دا یو نیم سړی چې کنه دا به تنګ کی دون خبرې وکړي چې الله ته مې توبه دا ډیر خيار سړی چې دی بادشاہ به تپوسو ک نو دبه ولا جواب ورک او چې دبه تپوس نو کړ نو هغه په خپل طرف نه جوابونه او کیسې نه کول هغه به تپوسو ک لکه دا د چا کور دی دا د پلاني کور دی دا څه نه کو نو دبه د ځان نه جوابونه نه ورکول دا سړی د بادشاہ ډیر زیات خوښ ماشاءالله دا خو ډیر اخلاقی سړی دی او ډیر باده په سړی دی د سره چې کم نوکر وکنه نو هغه ته ویل چې الکا ته به دا سه وکي چې دلبا دومره دومره پیسې انعام ورکي دا د دې نام دی تحفه ده دلبا هغه وی خاجي نو غټ خلکو یو خبرو کې بیړه کې ذهن کې بیا ناراضي چې ما دا سی ویلي هغه کې ورځ تیرې دې تیرې دې تیرې دې ادي غریب تا غشې نه ملاوي نو دې سوچ کې چې خدایا بادشاہ را باندې دومره ملازم را واړه ولا دومره احسان را باندې را واړو او لکه دا ظالم اوس مالا غشې نه راکړي اوس چې بادشاہ ته وایم نو بده خبره ده چې چې تا اعلان کړي او دې مال نه راکې خو یې خرابې ده کنه دا هم نه کول او کې نه وایم نو لکه خو لاړې سیوا خبره و تیر شو دا سړی خو عمل نه کوي نو په دې لار کې روانو یو ځکه کور راغی نو بادشاہ ته تپوس نه دی کړی او توی بادشاہ سے دا د عاتکی کور دی ها دا رچا کور دی دا د عاتکی دی عاتکی یو شعر یو توی چې دا شعر چې ویل دا دغه خزه کور دی دومره خوخيار بادشاہ هغه سوچ وکړ چې دې سړی نه تر اوسه ما ته پوس نو کړي کنه نو د مال دانه دی ویلی چې دا د پلانې کور دی او دا د پلانې کور دی او اوس چې ده کنه نو د ما ته دا خبره وکړه چې دا ولیا دې کې څه چل دی نو هغه بادشاہ ته د عاتکه غټوله قصیده یاد و کما چې وته د یاد کړي و هغه ته یاد و نو بادشاہ لګیا او لګیا او لګیا وغه قصیده ځان سره پړ کی ویلا پای کې یو شعر دی چې دی لراغه و اراک تفعل ما تقول وبعضهم دا شعر چې بادشاہ وی کنه وی لکه کار جوړ بل شانه دی ها وزیر راو غوښته وی دی خلاص وی تا ته چې ما ویل دله بد ادو پیسې ورکی نام ورکی ورکړې دی وی نه جمان ير شو خدای دې غر کا ورکا کنه وی دی خو ما ته دنه په دا خبره راتاو کړل چې لکه تا ډېر خسته اعلان کړی دی د تخویل خو لکه چې جبه خوګوا تی خپانه کړو مال غشې را کینا نو بادشاہ پوه شو نو د ادب کتاب کې عنوان ورکړی دی چې په خيسته طریقه باندې مطالبه او په خيسته طریقه د مطالبه په مطلب پویدل داغي مثال دا چې هغه ټوله قصیده کې د شعر لراغه چې و اراک تفعل ما تقول وبعضهم مسقل لسان یقول ما لا يفعل واقعي چې دا خو بعض خلک صرف د خوګو جبو والای خبره به وکي او بیا به داغه خبره پتا ما نه بس خبره ولاړه تیر شو الکه چې خبره دې وکړه هغه خپل خبره سر ته ورسوا لما تقولون ما لا تفعلون ولتا سوای هغه خبره چې نه کوي الکه دا غره خبره تا تما روانه کړي دا چا سره تعلق ساتي وعده سره چې وعده دې وکړه هغه پورا کچنی پورا کین ولې دې کوله او دا مطلب د آیت نه دی چې هغه خبره بم نه بیانې چې کوم ستا په عمل کې نه وي وشه په دې هغه خبره به خلکو ته نه کې چې عمل کې نه وي لکه ته مونږ نه کې نو ته بچاته نه وي چې مونږ وکړه ته درس لنه راځې نو بل چاته بنوي چې درس لاړ شه اگر چې بهتره خدا ده چې په خپل په عملو کو بل ته وای نو بیا به داستا خبره په بل ښه اثر کوي خو بیاوم که چرته تا په عمل نوم دې کړي نو بل ته وایا د یوی ګنا نه خلاص کنه چې ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر هغه ګنا دا غې نه بچ شي او چې خپل عمل دې نه کړي نو کې دې شي د دیوې د پوجا الله تعالی توفیق درکې خدا آیت دغه مطلب نه لکه څنګه چې عام خلک اخلي اوس پوه شي په دې دینه مراد سره وعده ده حل شو مسله ان الله ترغیب جهاد تا ان الله یقینا الله یحب الذین من کیدار کسانو سره یقاتلون فی سبیله چې جهاد کوي د الله تعالی په لار کې صفا صف صف باندې سپونه سپونه او دلته ګوره یو ناشنا خبر او کړه ان الله يحب الذين د الله محبوبان ګوره دا خلق دی چې کم د الله په لار کې jihad کوي او سب په سب باندې دي د دشمن نه یریږي نه ورستو کیږي نه ابن کثیر روایت نقل کړي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی درې کسان دي چې د قیامت پر ځبانه الله اغه تخان دي ور الرجل يقوم من الليل هغه سړی چې هغه د شپې الله ته ودرېږي خلق ټول په خواګه خو بود دي او دیرا پاسيږي او د سوکي او الله ته ودرېږي دته الله پاک ډیر چې دنه خوشاله دا د الله ډیر محبوب دی یو یو تهجد اهتمام کوي دویم دا ده والقوم اذا صفوا للصلاه چې کله مسلمانان په مانځ کې په دې صفونو کې نیغ نیغ ودرېږي ولار دي سب په سب باندې نو د دې د کارنامې ته الله ډېر خوشحاليږي پرشتو ته وراشه وګوره کنه زما بندگانو ته څنګه ما ته لاس په نامو ولاړ دي او دریم نمبر چې کله په سب کې د میدان جهاد د پاره ولاړ دي د دشمن د مقابله د پاره جهاد کې ولاړ دي سب په سب باندې نو دیتا الله ډیر خوشحاليږي دا درې اعمال د الله ډیر محبوب عملونه دي نو زکوي کله چې وی موسی علی السلام خپل قوم ته اے زما قوم علمت اذوننی ولی تاسو تکلیف را رسوي ماتا چې زما د معجزو د پیغمبرۍ نه انکار کوي وقد تعلمون فتاخی سره تاسو پويږئ چې زه رسول د الله متا ستا فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم هر کله چې دای کاګه شو د الله د حکم نه نو کاګه کړ الله د دې زړه د ایمان نه یا د ثواب او د هدایت نه الله توفیق نه ورکې د هدایت قوم فاسقان او تا اوس دلیل نقلی د عیسی علی السلام نه کله چې وی عیسی ابن مریم اے بنی اسرائیل یقینا ز رسول د الله متا ستا تصدیق کون کې مداغه چې مخکې زمانه دي د تورات نه و مبشرا برسول اتی من بعد اسمه احمد او زیر ور کون کې ما په یو رسول چې راضی برستو زمانہ دا غنوم به احمد د نبی علی سلام نوم چې څنګه محمد دین او احمد هم دی ها دا زیر عیسی علی السلام په خپل دور کې ورکړو فلما جاءهم ارکل چراغ دی ته د عیسی علی السلام دی بن اسرائیل تا یا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم جاء کې دواړه احتمالات شته بل بینات په واضح دلایل قالو نو وی دی کا پیرانو هاذا سحر مبین دا د جادو ښکارا فمن ازلم ممن افترا علی الله الکذبا زجر سوق دې ډېلوې ظالم دا غچانا چې د ځانه جوړې په الله باندې دروغ لرا هو هو یدعا الی الاسلام او حال دا دې چې غبل لیکې دې شي اسلام ته والله لا یهدی القوم الظالمین الله توفیق د هدایت نور کوي قوم ظالمانو ته دا د آخرت تجارت دی تو منون بالله ایمان براوړی په الله او پر رسول د الله او جهاد به کوي د الله په لار کې په لګولو د مالونو په کړهولو د نفسونو باندې ذالکم خیر لکم دا کار تاسو غره د تاسو د پاره ک تاسو پويږئ یغفر لکم ذنوبکم شیطا سو امدادیان د دین د الله تعالی څنګه چې ویلو عیسی ابن مریم حواریین او تا دا دغه خاص مرګریو من انصار ال الله سوګ د امدادی زما د پارا د رضا د الله چې زما امدادو کې والله ته ځان نږدې کی نو ویلو حواریون مونږ امدادیان یو د دین د الله پس ایمان راړې وې ډلې د بنی اسرائیلونه او کفر وکبلې ډلې پس مضبوط کړ مونږه کسان چې ایمان راوړ او په خپل دشمن فاصبحوا ظاهرین پس ګرځیدل هغه ظاهرین غالب غالب په اعتبار د حجت په دې کې ترغیب دی انفاق ته چې تش په جهاد کار نه کیږي مال بم لګول غواړي ځکه په تش الله سره جهاد نشي کېدای یا مخ کې صورت کې طریقه وا د دعوت د نبی په دې کې نصاب د تعلیم چې دعوت به رسنه چلے نو هغه نصاب خې چې قران دی سنت دی یا مخ کې صورت کې ذکر د هغه صفونه وشو چې مجاهدینو په میدان جهاد کې جوړاول اوس دا هغه صفونو ذکر دی چې د جمعې پر ورځ د جمعې مانزه د پاره جوړیږي یا مخکې د دنیا د آخرت د تجارت ذکر وو نو پدې کې د دنیا د تجارت په ازار او تجارتا او لهون او لهون فزو الیها وترکوک قائما دې کې اوس د دنیوي تجارت ذکر دی داوود صورت الترغیب ال الانفاق خلاصه د صورت په دې صورت کې اول دعوه د توحید او بیا صداقت د پیغمبر علی السلام زورن د مورزین او تا او اعلان د مباهله او بیان دی د موز د جمعې او د حکم د تجارت د پاره د انفاق په سبیل الله دارنګ په صورت کې بیان دی د فرایض او د عالمانو چې کم د نبی کارو د نبی نه پس باغه د چا کاری د عالم دارنګي صورت امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په ذکر د فرایض او د نبی او صورت ممتاز ده امر صد پاره حال ګورا سبح ماضی کې الله له تسبیح ویلې شوی دا یسبحو مضارع کې هم د الله تسبیح ویلې کیږي او سبح امر د حال کې هم د الله تسبیحات ویلې کیږي هر دور کې هر وخت کې د الله تسبیحات هغه سری جاری دي و ان کانو یقینا نو د مخکې د دین خامخه په گمراهی ښکارا کې واخرین منهم او نور کسان دي د دینا دینا مراد علماء عجم دي امام رازی وی او با اکرام رحمت الله علیه وی د دینا مراد تابعین دي ابن زید وی داغه خلق دی چې د نبی علی سلام نه رستو تر قیامت په اسلام کې داخليږي و آخرین نور کسان دی منهم د دین لما یلحقو بهم چې لانه دی پیوسته شوی دی سره په فضیلت کې ان داغه مرتبه ته ندی رسیدلی وهو العزیز الحکیم او دا الله غالب حکمت والا دی دیله بم الله اجر ورکي مثال دغه کسانو حمل التوراتا معنی ته ګورا یو معنا چې هغه مکلف کړي شیو د عمل کولو د تورات چې پاغي دا تکلیف چولې شو چې تورات به منای یا حمل التورات معنا چې هغه ته ذمہواری ورکړي شو د تورات چې په دې به عمل کوي یا لکه یو سړی دی او کتابونه راوړي دي کتابونه ډیر وزن دي یو ځل مکتبه ته تللی یو مرګره را سره کتابونه واغستل هغه خو ما سره مینا وا ما ته چې استاد یو پن ته جوړ کا زبې اوچت ک میدا درانه دی تی په واز نه شي وړي وینا نه ته به غمش ما ته نه بس ته خلاصې کړه نو بس هغه مکتبه والا ته د دب منو یو پانته جوړ هغه وتړل ته چې را پشاکلو گاډي خواله راوړل کنه نو بدا قصيږي وتا ما ته استاد جی یا وای ما خو ول د کتابونو کاغذ ته دا خو دومره وزن نه دا خو د ټول نه سیوا وزن د دی دا خو ډیر وزن لري مې تا ته معنی ویل چې نیمه وي نو کتاب چې ډیر کتابونه نو سړی او چتولې هم نشي نو اوس یو سړی دی چې هغه ډیر کتابونه راوړي او راوړی نشي نو خره ووت او پاغي بار وتاړ او کتابونه پر واچول او خر خخ ولی خولې شو کور ته راور سوال نو ستاسو خیال دې خر له بسواب ملاوي زمانه دومره ځان هغه مړ کو ثواب مالک ته ملاوي دا څنګه چل خر کار څومره کتابونه وګرځي را وګرځي خو خر دی بیا هم ثواب ورته نه ملاويږي اغه مولا چې کتاب ویلې خو عمل په نه کوي او ځان په ستړې کله یو خو وړي او کله بل خو وړي د او د خریص فرق نشته هیڅ ثواب ورته نه ملاوي چې د خدای د کتاب تابعداري نه کوي د خدای کتاب د خپل ځان تابع کی تحریف هم پکې کوي بدلون هم پکې راولي وې دا سه شعر سو کی د دې مثال د خر نو خطرناک دی ولی خر خو بیام زناور دی او دا خو انسان دی او دی ګوره بیام عمل نکي نو دې د خر نو ناکار شو کله الله تشبیه د خر سره ور کوي او کله د زناور او ډنګر سره ور کوي خدا د خر سره تشبیه به زکه خې د خر غوخم پلیته د د غوخم پلیته ها زناور خو بیا هم غوخه پاکه ده کنه د دغه غوخم نه خړلې کیږي نو سبب یو پوه شو کنه مثل الذين حملوا التوراة اصل شی غره عمل لخوا لیل کزه تا تویم کنه اوس قران کې راغلي دي اقیم الصلاه منس کوي یو سړی دا ټکه په قران کې وایي چې اقیم الصلاه خو قبله ته نه مخکي قران کې راغلي دی واتو زکاتا زکات ورکوي او د چته زکات ژوندۍ کې نه ورکي نو د څه کې سړی قران لولي نو دو خر کې فرق شته خر خو بل بیا هم کسونه مسخه به فرض نه ده کنه ګناګار خو نه د باندې مونږ فرض ونه کی هغه باندې خو زکات فرض نه او د باندې فرض دیونه ورکې نو د هغه نم پتر شو دغه شان په هغه باندې نبی علیہ السلام باندې ایمان په خر خو فرض نه په يهودو فرض او ایمان په نه راړ تورات د تورات او د قران احکامات نه منل الله وی مثال په شان د خر دی يحمل اسفارا چې بوچتي کتابونو لرا ډیر ناکاره دی مثال د قومه کسانو چې نسبت دروغې کړي دی اتونو د الله ته الله پاک توفیق نه ورکړي د هدایت قوم ظالمانو ته قل یا ایها الناس یا ایها الذین اعلان د مباهلی وای چې هغه کسانو هادو چې يهوديان یې ان زعمتم که تاسو ګمان کوئ انکم اولیاء لله چې تاسو دوستان یې د الله ما سوا د خلقنا پس غواړی مرکه تاسو رښتینی یې دا اعلان د مباهله دی ولا یتمنونه نه غواړي دا يهود مرګ بدن همیشه په سبب دا غي ګناونو چې مخکې کړی دی دایلا سنو الله دې پوه په ظالمانو باندې دې تپته د کمرګم او غخته نو غرق قل ان الموت الذي تفرون منه دې کې ترغیب دې جهاد تا یو سړی جهاد لولي نزي وې زنه چې مړه مړ شم هغه مرګري ویلا د افغانستان د جهاد کیسه کوله په خوا وای موږ سره یو مرګره هغه ماسوتن نه لګیاره چې سبا غره حمله د پام امریکایانو او ځان تیار کې زوب ټول او دعا وکي چې الله زمونږ د جهادونه قبول کړي او الله دې موږ ټول له شهادت راکړي او مال خصوصي دعا وکي چې الله ما شهید کړي او مال د شهادت مرګ راکړي وې سار چې کله جنگ شروع شو لاړو منګه عملې لا جنگ شروع شو د کې جیاز راوره سي د بمبار شروع شو وې دا مرګري چې ته یو ځای کې غلی شو چې ته بل ځای کې دی وې ځانې پټکړې دی یو ځای کې او راوځي نه رنگ یې تک زیړو یو کس ته ورغه یا ټلیفونو کې چې ظالمه خلک کم ځای ته ورسېد را پاسې و شور مکه په ماسه تیریږي تاسو خبرې وای ورته ویلې وې مړه بیګا مې د خلینو سره ګاډي وړي خبرې خپلې وي مې ځنه چې هغه چې تقبل شي وی نه بیګا مې خلینو دا وته چې خدای مال شهادت راکې نو ځنه چې زرشتیا شهید نشم نو دا مرخ باسم راضي یو ځل خو بخا مخا راضي انو چې د الله په لار کې مړ شوي نو مرګ پاغه نیټه ده خو شهادت درته ملاو شو او چې نیټه دې برابر نه نو زیب راضي به جهاد ته نه بشي مرګ خو د شهید د پشرنګار د تیرو تورو کې مرګ خو د شهید د پشرنګار د تیرو تورو کې ورکه د سلګۍ د زنکدن په بسترو کې شي پوښوي کنه دا به سکاري چې سړی پکړ کې پروت او ذاتي وځي خوان دا کوي چې په جهاد کې په سنگر کې د سړی نه روح وځي اهتمام وکړئ د الله د ذکر وزر البيع او پرې دوي خرڅول لرا اغستل زکه یاد نکړ چې خرڅول نه کیږي نو تب سواله خپل اغستل ختم شو د دې آیت دا معنا ده چې د جمعې په ورځ اذان وشي کنه نو بل کار بنه کې ډایرک به جمعات لځي زمنګ یاران په دغه وخت بیا تلی پوګرا واخلې او روان شي لامبلو لځي ویلا خو وس اذان وکړه چې اذان نه مخ کې ځان تیار کا اذان سره جمعه ته ځه د دې دا خیال لري د عوام چې ټول ناول به استاد جی راضي او منبر ته بخیږي او یو غنټه بزان ستړی کوي چې د موږ ټیم کېږي موږ برازو نه خلکو لا پکار دي چې مخکې نه په سپونو سپونو ناشتي چې خطیب راځي چې ټول موجود دي پوښوي د جمعې په ورځ باندې چې څومره مخکې لاړې دومره ډیر ثواب دی حدیث کې راځي چې کم د جمعې پر ورځ فرشتي راغلي او د جمعات په دی ور کې ناشتي چې اذان کله وشي او دا رجستر ور سره یو نمونه لیکي ښا چې اول کم سړی راغې داغه نوم اول لیکي نو داغه ثواب څومره دی لکه چې یو سړی او خیرات لکونه روپۍ شوی کنه بیا چې دویم نمبر کې راځي نو داغه نوم دویم لیکي لګروسته وخت نو داغي ثواب را کم شو دومره ثواب دی لکه چې غوا خیرات بیا چې داغي نرستو نمبر کې راځي نو بیا داسې ثواب را کمیږي داغه داسې مثال لکه چې ګډ او بيزه خیرات بیا چې داغه نه رست شي نو داغه داسې مثال لکه چې چرګه خیرات بیا چې داغه نم ناراسته او اخیری وخت راځي نو داسې شو لکه چې د چرګهږي خیرات کی نو دا بعضی یاران چې دنو بغیر د انډې نه بل ځای نه خیرات کوي ار وخت به ډیر رواني نو بس دای چې بس خطبه بم ته ویلې شي او کله به تکبیر الاله لاندې کې او کله به لاندې نه کې را منډي بوي الکه په وخت ولې جمعه ته نزي د سره دا مېر منغولې شه د دانه نه بس دې ته ګوري لا وخت شتا بس دې ته چل خطا کړه لکه لر کدا چې ځان دی واورید بس ځان جمعه ته رسو ها او یو خبر واورې په دې تلو تلو کې اذا نودی للصلاه من يوم الجمعه اذان د جمعې د نبی علی سلام په زمانہ کې طریقه داوا چې کله به د خطبه ټیم شو نبی علی سلام به خطبه لراغه نو مؤذن به اذان بیا به نبی علی سلام خطبه وینو موږ به وشو یو اذان سیدا بیا د حضرت عثمان په زمانہ کې خلق ډیر شو او خلکو کارونه هم ډیر شو بازارونو کې مصروف وو نو زاد النداء الثالث علی الزوراء بخاری کې راځي دریم आवाज یعنی دریم اذان په زورا مقام کې زیات شو زورا بازار سره یو زیو ال تبدا اذان کېده نو خلکو با आवाज واوري د اذان بازار نه بیر اخلاص شو جمعه ته براتل دا ندا اسالس باندې ځان پوکا اصل کې په مخ کې یو څه شو اذان نو دویم څه شو اقامت نو ادا اقامت هم یو قسم اذان دی کنه ندا ده او دریم زاد النداء الثالث نو ثالث دې ته ځکه وای چې دا ایجاد شوه ورستا دریم نمبر ذکر دی یعنی ادا کیږي سو وخت اول اول ادا کیږي خو ثالث ورته ځکه وای چې د ایجاد رستا شوه دی دا دو اول نو دا دریم رسته شروع شوه نو باز یاران اوسم ځان ته اهل الحدیث وای او دا اذان نکي ولی نه کوي وای دا خو حضرت عثمان کړی دی الکه عثمان څوک صحابي نه دی او عثمان چې کو نو ستاسو نه سیوا بل چا دغه خلاف کړی غلط و صحابو کې یو صحابي نوم تما توخه وا چې هغه ویلي چې دا ځان نه منم دا د نبی رسول الله زمانہ کې نه نو اجماع د صحابه شو او بخاری لیکلی دی فثبت الامر علی ذلک تر دې وخته پورې په دې باندې دا کار جاری دی او ثابت دی نو دا غروره بیا رستو بس شوم نه دیګنی چې مونږ بیا صحابه او بس کړو نو زه خیر دی می کوه نو اوس مسله دا ده چې د دې اذان نه بعد اغستل او خرڅول مکروه دي هغه وخت کې د دې خطبه د اذان نه بعد مکروه اوس چون کې د احکامات دې سره متعلق شو نو فقهاو لیکلي دي چې د جمعې په ورځ اذان وشو دکاندار دکان کې سودا خرڅي دا پیسې ناروا دي دا سودا ناجایز ده بازان نه مخ کې مخ کې به دکان بند کې او نیغ به جمعه ترازي فسعوا الى ذکر الله وذروا البيع او که سودا خرڅي نو دا به سره مکروه ټیک شو او دا حکم متعلق شو اوس د اول اذان سره زمنګ په دې پښتو کې او تمنګ اول اذان وایو کیږي اول او په روایتو کې د ته اذان ثالث وایي ځکه چې شروع شوه روسته د دریم نمبر کې ټیک شو مثلا نو یو خدا مهرباني کوا چې بعض خلک د جمعې د اذان ډیر وخت کې اسه اذان د بانزو د اقامت په منځ کې تقریبا یعنی د اذان او د اقامت منځ کې نیمه ګنټه جمعې پرز به د ګنټې نم مخکې وي نو چې بیا خلک ناراضي جمعه ته نو دا د مؤذن ګناګار کړل نو مؤذن لپاره کار دي چې مخکې نه د اذان نه کوي په خپل ټیم دی ځان کې لکه یو نیمه بجه مونږ دینو یو به زمانه سوکا اذان وکا په یو بجه مونږ دینو په دولس نیمه وکا خو چې ته اوس مونږ په یو بجه یو نیمه دی او ته ته اذان په دولس دولس نیمه وکې نو یو غنټه هم سیوا ټیم شو نو دا خلک خودونه مخ کې ناراضي نو دا بیا ته ګناګارې سیدا دې ته سوچ کول پکار دی یا ایه الذین آمنو اے د ایمان والو اذا نودیا کله چې اذان وشي आवाज وشي د مانزه د پاره د جمعې د ورځې په زر لاړ شي تلوار سره لاړ شي د الله ذکر تا ذکر نه مراد څه شی دی لکه خطبه څه شی خطبه او خطبه د الله ذکر دی دینه دا معلومه شو چې خطبه به په عربی کې وي خطبه به په عربی کې خطبه به په پښتو کې نه ځکه په پښتو کې ذکر هغه نشتا او حدیث کې مرাজি چې کله خطیب راشي او منبر باندې خطبه شروع کی نو پرشته خپل رجستره باندې کی یستمعون الذکر دا نه وای یستمعون الذکر د خطبه نه تعبیر پسو ک په ذکر سره وک نو خطبه بغیر د عربی نه په بل جبه کې ویل علما وی دا بدعت ته که اوس بعض خلک لګیا دي پښتو کې تقریر کوي او بیا وتا کینه بیا پاسې بیا دوټه کې وی بیا راکوشي دا بد مکروه دی بدعت دی صحابه کرام اغه نه چرته په بل الجب باندې خطبه ویل ثابت نه دی کته وی چیزی خطبه د خطاب له دا به ماته نه وی ګوره قیاس میاس خو زمانه من زکه تی نه من استا په زب ویم کنه خو کته دا ټکه وی چې خطبه د خطاب نه دا نو خطاب خو دې ته وی چې خلق په پویږي په عربی څوک نه پیږي نو زه ته اذان اعلان دی او اعلان باندې چې څوک نه پیږي نو بیا خو څه پیدا نه کوي نو بیا اذان الله اکبر الله اکبر چې عربي وې نو پښتو کې وې الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی او دا الله یو یک یواز دی بل الله نشته زه گواہی کوم چې پیغمبر علی السلام د الله رسول دی راشه مانځتا راشه د کامیابی زیتا پښتو کې ولې دا اعلان نه کې چې ته پر عربي ټول اعلانونه په پښتو کې کې وزن پر عربي کې خیال لري خبره ته منظم د رب سره مناجات دینو سبب استا بل د ترز ویرا پاسی او هغه به وی چې مړه په دې د عوام د سره پیګی نه چې د عزت سوې ما نو دا ولدي پښتو تراړو چې ځان شي سبحانك اللهم وسغوي بس خدای تعالی را پاکی دا او تعالی را سنا دا اوستا شان او چت د اوستا نوم برکت دې اوستا نه بغیر بل الہ نشته او بس خبره بخلاصه نا دا تش خطاب نه دی دا څه شه دی دا ذکر دی ښا خیر دې خبره تعالی کا کنا او بل خبره واورا که خطاب شي خطاب څه د پاره د قوم د پویولو د پاره کنا خطاب څه د پاره د قوم د پویولو د پاره نو چې تر سهار نه تر ماسپخینه پورې بیانو کې خلکو تنستاړه ستړې نشو نو بیا د جمعې خطبه به بیا خو لازمی نه وکنه خلک خو تا پوي کړ حالان کې بیا هم خطبه وای نو کدا صرف خطاب وې نو بیا د خطبه ته ضرورت او خطاب خطاو کړه یو دویم دا چې ټول درته مليان ناشتي یو هم پکې امینه یا طالبان دی مدرسه ده خطبه به وای کنه به وای نو دا خلک دې ته د خطاب ضرورت و د پویولو اخو پوه دي نو که صرف خطاب مقصدی چې لکه ته څنګه وې نو بیا خدای تاړو د خطبه ضرورت نو او دا اجماع ده چې بغیر د خطبه نه منځ نکیږي خطبه به لازمی وای نورورا دینه تش خطاب مراد نه دی بلکې دا ذکر دی او دا لازمی دی وقت نه مخکې دا خطبه ویل نو بیا هم چې کم دینو نکیږي وی باز امامان د جمعې په شپه د ماسوتن په مانځ کې د اخیری رکو وای بل شپه نه وای نورورا ک ثواب غني او نور نه وي او دا وي نو بیا ثبوت نشته اخر رکعت او کچرتا اسی وي نو واسه ټول قران دې چې کم صورت وي نو هغه دې وي سګونه پکې نشته فانتشروا فی الارض څوک چې وې د خطبه نه را روس تراشي مونږ کیږي خطبه خو یو خطبه فرض ده یو یو سړی باندې ځان له خطبه نشته خطبه چې اویل شو که چا واورې دم ټیک ده که چا وانورې د نوم سره ټیک ده البته چې کم خلک ناس دي هغه به خطبه ته ضرور غوږ دي خطبه خطبه کې به خبره نه کوي یو خبره ذهن کې کې نه وای اکثر د جمعې پر زما خیالي کله به دا یو بل ته خلک خاندي را خاندي کله به اشاره کوي کله به خبرې کوي د خطبه په دوران کې به خاموش ناس دا طریقه غلطه ده چې دا خلک پکې خبرې کوي که یو سړی ګناه کولای نه خبرې کولې ورانه کو او تا او تویل چې مکوا نو تم ګناګار شې دومره پورې به خاموشي ښا او د خطبه په ټیم کې بس د غرت التحیه په شکل باندې ناس ته بهتره ده او که زړه ستړی کیږي چې څنګه کینی کیلی نه بعض خلک اوله کې لاسونه دلته کې خو دې به دلته کیری دې سه حیثیت نشته هم د قلته کېدا وا په قاعده کې په نامه لاس کې خودل نه په زنګونونو لاس کې خودل دي او بعض خلک د خطبه په منځ کې لاس اوچتای چې کله خطیب کینی کنه انو دیم دعا شروع کی چې هغه پاسیږي نو بیا د زر په مخلاص راکاږي دام بدعت ته علما لیکلي د دې ثبوت نشته دعا په تزله کې غوښته شي بلکې دغه وخت خاموشي بهتره ده ها فاذا قضیت الصلاه پس کله چې پورا شو منصفن تشرو فل ارض خوارش از مکه کې امر دی بهر د پاره دی دینه دا معلومه شو د مانځنه مخ کې د منځ اهتمام وکا او چې منځ دی وکړو بیا خپل کار لا زخه څه ګنا پکې نشتا زمونږ یاران چې دی کنه هغه د مانځنه مخ کې خپ کار ځان ستړي کې ورستو بیا چټي وکي الکه رستو بیا که نا وخت شي پروا نه کوي مخکې سوچ کوه چې مدبای نا وخت نه شي فانتشروا فی الارض د جمعې پر اسکار کول ګنا نه ده وګوره فانتشروا فی الارض خوارش زمکه کې وابتغوا من فضل الله ولټوي د الله فضل ځان له رزق طلب کا ځان له علم طلب کا د مریض ته پوسله پکې لاړ شه نور د خپل دو یارانو دوستانو ملاقات ته پکې لاړ شه دا ټول فضل الله کې راضي واذکر الله کثیرا یادو یا الله لره ډیر ډیر دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ و ایزار او تجارتن او لهون فزو الیها نبی علیہ السلام خطبه ویلا او داغه وخت کنا چې غلی کمیو نو صحابه کرام خطبه ته ناس دي او پدې کې ناسا پچ کم دینو د تاجرانو قافله را ل مدینه ته او دا غي خلکو طریقه بداوه چې نوې صاحب راورسې نو د ماما به وغاګوله چې لکه غني سودا رااله غلا راغلی د بل شهر راغلی د ماما وغګیدا انو بیا خو قحط زمانہ ول کمیو نو چا سره غلی وی او چا سره نوی نو ټول خلکو یو غرق او منډه کړه چې سوداران اخلاص نه شي ځکه څنګه خلک ډیر شي بیا ماته به نه ملاوي نبی علیہ السلام په خطبه کې پرې خدا وغي ولاړ صرف دولس کسان پاتې شوی نبی علیہ السلام وی ک تاسو ټول تلی وینو الله به عذاب د باندې را لېګلو نو دا یت راغی کله چې ویني د تجارت لارا د تجارت وکنه او له وانن فزو الیها یا یو تماشا خوارش دی یغیتا وترکوک قائم او پریدی تعالی را ولاړه دینه دا معلومه شو چې د جمعې خطبه به څنګه ویل کا په ولاړه وای قل ما عند الله وير تاسو د تقریر په ناشته کوي نو یو خطبه د یو تقریر د وروره دا اوس د درس مون په ناشته کوي نو دې ته مدري د دې خدا مطلب نه لري چې هر خبره په ولاړه او د جمعې خطبه په ولاړه وایو کنه وایو نو ستا ته یو شی دوخ کاری نو موږ سو دا خطبه منګه په ولاړه وایو او پاتې شو ناستا نو دا غناستا نه دا صرف وعظ دی دا خطبه نه ده نو هغه که په ولاړه کې مستافه او که په ناسته کې مستافه ټیک ده کنه قل ما عند الله هو یا چې د الله سره دی خیر من الله و من التجاره غره دی د لوبو د تجارتونه د تجارتونو نه الله بدل لوی اجر درکې ربط د ما سبق سره داده مخ کی ترغیب ال الانفاق چې د الله په لار کې مال او لګوي په دې صورت کې زورنه د بخلا او ته چې څوک مال نه لګي ښا یا مخ کی صورت کې ویلو چې پیغمبر تاسو ته کتاب راوړی دی خلاصه د صورت په صورت کې دوه رکوګانې دي اوله رکو کې اتلس قواحتونه د منافقانو به ذکر کړي او دویمه رکو کې به بیا ترغیب ال الانفاق فی سبیل الله امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په اتلس نخو د منافقانو او صورت ممتاز ده په دې چې عزت الله او د الله رسول او مؤمنانو لره ده اذا جاءك المنافقون کله چې راشي تا ته منافقان قالو نو دی وای نشهد انك لرسول الله من گواہی کو چې یقینا ته خامخا رسول د الله والله يعلم الله پويږي یقینا ته خامخا رسول د الله رښتیا دی ته وای چې کومه خبره د سړی زړه کې چې هغه په خلیو او دروغ دی ته وای چې په خلی یو خبره او په زړه کې بل خبره نو ته خو د الله رسول یې خو منافق دروغ وای څنګه دروغ وای د زړه کې تا ته رسول الله نه وای او په خلی تا ته رسول الله وای په زړه کې تا تا د سر رسول نه وای او په خله تا رضا کوي رچی مونږ شهادت کو چې ته د الله رسول الله وی زه شهادت کوم چې د درو وای د درو د تا لړن لړن نه مانی چې ته د الله رسول ها الله والله اتخذوا ايمانهم جننا دوی منخه نیولی دي دي منافقانو قسمون خپل دال خلق چې څنګه په ډال ځان بچ کین نو دې دا سزاګانو نه په دروغ قسمونو ځان بچ کین درې فسودو عن سبیل الله من شوی دی دې دا الله د لارې نه د دې قسمونو په وجا انهم سا ما كانوا يعملون سلورم یقینا دا منافقان ډیر بد دی چې دای کوم اعمال کوي ذالک بانهم دا زکه یقینا دی چې و اذا رایتهم کله چې ته دی ویني تعجبک ام اجسامهم دای ان اتما خوشفن بدر کې تا تا اجسامهم د دې جسمونه داسې مضبوط مضبوط او درانه درانه چې تو ته ګورې نو ته وې چې دا خو ماشاءالله ډیر مزیدار دی و ای یقولو تسمع لقولهم ځکه منافق د صحت ډیر خیال ساتي کنه دوی چې بدن می کمزورې نشي بل پکې گزاره کې دی خو گزاره نه مني کنه نو تب د دې خبره اورې سمانا ډیر ماهرین دی په دې خبرو کې دا سه خبره بکې چې ستاب او تاقل حیران شي چې ظالم زویا دې خبرو دا تجربه د کمزې کې حاصله کړې ده ها دا سه خوږی خوږی او پسته پسته اصل کې دا خبره خوږیږي پسا زتا پویو رښتیا ویل د کې خوګواله ظاهر کې ځکه نه چې رښتیا به وي کنه که څوک په خوشحاليږي او که څوک په خپکی او دا دروغ ویل نه دي دا ځکه خواګه په خلکو لګي چې دې کې خوستا خپل چینی دا خپل مالګه مساله د سونه چې په ورچه خیال لري چې ستاره مخامخ مقابل پس خوشاليږي بس هغه وایا نو خود باغه خبره خلکو باندې خېلګي و ان یقولو کدی وی تسمع لقولهم تبا اورید دی خبره کانهم خشب مسندا دا سی غټ غټ دی لکا گوی چې دا لرګی دی دیوال ته ودرول شوی توی گنی کی یو لوی مونډه ها لوی مونډه ښکاری داسي پړسېدلې کان نو خوشب مسندا دای لسمه نه او پنځ پیر شیخ صاحب ویلا لرګي کې ګوره یو سو پیدې دي یو دادا وګد لرګي نو شاتیر تی خلک جوړ کی داغه نه لګلندی نو ورتی جوړ کی کړکې تی جوړ کی داغه نم نری او وړو کې نو لاس ته تیر کو دالې لا بلچې لا جوړ کی او وړو کې یو لغټی نو لور او رمبیله تلاسته جوړ کی حسنا سکار کې راځي یو قسم لرګې ده چې هغه د استکار نه ده چې هغه تمون وای کله دا خلک بوټي ځان له وای نو دا مونډان ځان له وباسي سو کې ځان لم نو بس ولې چې خرچه په ډیره کیږي او مېس کې پکې سشتنه یو مون بتا په ټول ورځ باندې راول باسي او کې راو باسي نو یو شیم ته نه جوړي د مونږ نه بس جوړ شي اسم ته نه جوړي بلکې مون راوړو دیوال تنور ته ودرو چې لګوچی چې ماتیم نه ماتیږي او چې اوچیږي نه ته ودرې دیوال تنور لوندواله بل طرف ته واوړي چې به په بل طرف کې نو لوندواله بل طرف ته واوړي اوچیږي نه نو د دې چې د ماشين والا ته مونډان دی غیم دل نه وي وای مال ټول اره خراب دي کی کانی دي کی خاوري شګي نو دای شی هم نه دی منافق سوا د دینه چې بس زید ته تنگ کړي دی خوراک د نکئی کنه زکه چې په بدن خو ډیر مهینی او نور شی هم نه دی ښا اس پیدا پکې نشته یو ځکه هم دا پکار ناراضي یو ځکه دا کانو خوشب مسنده مونډی دا کانو خوشب مسنده ګوی چې دا لرګی دی دیوال ته ډډه شوی و درولې شوی یحسبون کل صیحه علیهما دای بل نه خیو لسما ګمان کوي د هر आवाज د جنگ په دای باندې چې یو आवाज ووري کنه وای پړه می بڑا داسې د غراغه مې کې بيد چې حادلانو په سړی په دړه مې داسې درزار را دومره یریږي به خوند یحسبون کل صیحه علیهم ګمان کې د هر چغه په خپل ځان باندې هم العدو الله وی د قستا سو دشمنان دي فاحذرهم ځان ته وساته هغه ښکارا دشمن نه ځان بچ کول آسان دي د دې دشمن نگران دي هم العدو دا پټ دشمنان دي خلک وی دا د نستونی ماران چې دی اداري خا یا د لنی ماران چې وته وي قاتلهم الله هلاك دي کې دیلر الله پلانت دي کی کم خوا دی واړه ولې شول و اذا قيل لهم تعالوا یره دا قران نه قسم په الله ری دا سړی دومره خيار کی کنه چې قران نه پسم سړی خيار نشونه دی بیا پوره وایي دی نه پی دیتا ته دوسم خی دیتا ته دشمنم خی دا تا تعقیدم خی دا اعمالم خی دا اخلاقم خی ارستا ته خی خو چې ته پوی په قران باندې سواء علیهم برابر د پدای استغفرت لهم کتبخنه غواړي د دای د پاره او کتبخنه نه غواړي دای لرا ای چره بخنه نه کوي الله دیتا منافق ته الله بخنه نه کوي چې عملی منافقی اما عقیدتن ان الله یقینا الله لا يهدي القوم الفاسقين توفیق د هدایت نور کې قوم فاسقانو ته الله وی مړه تب په څه خرج کې خاص الله د پاره خزانه د اسمانونو د زمکو دي لیکن منافقان نه پويږي دی ویږي نه کا ما په بند کړي نور سبب بنش یو سړی په خوا کې تاسو خیالي کنه نو د دې غویانو ریړې به یو خوا بم غویو بل خوا بم غویو مینس کې بریړا وا یو سړی چرته د غویانو ریړه روانه کړي وا غویان ور سره دي چرته روانو سپیم ور سره نو دا سپې بد د ریړې نه لاندې لاندې روانو د یری نه ځکه چې بل سپیره باندې را نشي چرته تاسو سپی ساتلی تاسو وګورئ اسی بد د لکه او چې تکړه لری لری بتانه منډي وای او چې د یری زیرا شي نه به بستاری خپو کی تاوی ګراتاوی لری نه سی بیا د یریږي چې تر باندې حمله و نشي صدا مالک مې نږدې نه دی خو مې اخلاص کی کړ نو دا سپه بد د ګاډۍ لاندې لاندې روانو چې نور سپیره باندې رانش دا مالک غیان یو ځکه ودرول سوري توبې ولا ورکړي د ګړي یو یو چکې ولا ورکړه بیا ولا د وړو پیړې کړې وینو یو یو له یو پیړه وړه ورکړه دا سپه یارو ته پروت دی نو دیړه کې وای وی ګوره ګاډي زما د پاسه روانه د لاندې زړه ګاډي نه زما او دا مالک می دون ظالم دی ویانو لې ورکه او مال نه راکې کنه دا اوس د کار کوي لکه خپش وي غږی ونک وي زه خدای خیر کوي بل ځکه د مالک بیا د مشو بیا ودرول غیان د میکلو به ورکلو یو چکه ګړو پیړه پیړه ورکل د وړو سپیته بګی بیا سوانه چول نو نورم کو پرسه نو وی ورګه دا پیره کدا سه وکړل نو خپل کار دې د گاډۍ نظم پرې رچ دې را گاډي زمانہ بوزي گاډۍ لاندې زروانه مو دې پیړه غیله ورکل نو چې دریم ځل شو مالک غویانو لچ دینو ګړې او پیړې ورکړې دوړو او دله پکې سوانه چول نو دې خپش ا دې وی زنه زماده دې زمانہ گاډي بوزي التپات شو مالک خو نو خبر خپل غویان راوستل او گاډي کې واچول او روان شو جس په برا پس راځي سپي بو کرتارو دینزي دی وی چې اوس به ګاډي ودرېږي اوس به ګاډي ودرېږي ګاډي روانه ده ګاډي ودرېږي نه ولې غویان راکاږي ا دې چې ځان له شنو سپو په مخه واغست نو دا یو نیم سړی وی ګنې کدار ست چلو ما چې ما چاندا ور نکړه کنه نو بس ارڅ به په ټپه ودرول یې سړی استاغه چاندم دی پکې نه استاغه صدقم دی پکې نه کدا گاډه ودرې دنه ته وګوري دا به الله دا غینه خروانه دا به الله دا غینه خچلې قسم دې کپ کې پتم لګي ولکه باز خلکو عادت دی چې ګنې بس دا په دې پیسو به کار روان یو کما پیسې ورنه کړو هیڅ بم نه کی نه کته ورکه او کته نه ورکه خودم را د چې کور کړې دی ثواب بده شو ور دې نه کړې نو ځان له نقصان او کسه چلو شو ها نو دا منافقان ندي دی وی چې بس پر مؤمنانو پیسې ملګوي دا راغلي دی او دا طالبان دی او دا مسافر دی او مړه دی څه شي کوي دلته دی به څوک ساتي دی له به څوک تیارې او دی له به څوک راوړي موړی ولا الله وی دا الله سره خزانه ډکی دي کته نه ورکه بل څوک به تیار شي بل څوک به تیار شي بل څوک به تیار شي الله با غریزه دی لور کی خود ته د خیر نه مخه شي په مدینه کې یو ځل صحابه جهاد ته تلو نو د دوو صحابو په خپل مینس کې تکرار راغی یو انصاری دی یو مهاجر دی شور یو نو دا انصاری چې غکړه یا لل انصار اے انصارو راشد دا سړی را سره جنگ کوي چې انصارو تاغه چې غکړه نو د مهاجر مهاجرینو توازو کوي یا لل مهاجرین آلتن انصارو را منډه کړه دلته نه مهاجرینو را منډه کړه تورې او نزیری یو بل پسې را واغست اوس دوه ډلې جنگيږي یو د انصارو یو د مهاجرینو نبی علیہ الصلات والسلام پوښو نبی علیہ السلام ما بال دعوه الجاهلیه لکه دا د جاهلیت دا چغي ولې وای په جاهلیت کې خود خپل ولې او د نسبونو ذکر نشتا ټول مؤمنانو د کلمې ویونکي پرې دې دا چغې مو وای دا غنده چغې دي بس جنگ خو ختم شو صلح وشو روغ وشو اوس منافقانو ته ګوره هغه منافق چې چرته په چرګ امداز نو کړي کنه کافر جنگ نه په پټېدا او رسته کېدا با ډیره پاسه د ابن سلول هو دا د وګی تګی راغلیو د مکې نه کور نو کله نو پیسې اوس نه منګ ځان سره دلته دی راکړل او ماړم کړل او ورسو کې مولزه ورته او اوس منګ تل کرا پاسیږي او منګ سره جنگونه کوي دا کومنګ د دې جنگ نه واپس روغ لاړو نو را غونډیګو په مدینه کې یو میټینګ کوو او بس دا سی وایو چې دا ټول مهاجرین به د مدینه نه شړو ولې زه خو به خپل مقصد وکړم نن خو مشرت تلو او دی اوس مقدخه چې اوس دا جنگ زګرم کمنو اوس په کې زما کار وشي دا خبره و خلی نویست لخه جذبه کې راغی لا یخرجن الاعز منها الازل منګ عزتمن بد دینه دا ذلیل ټول وباسو دا مهاجری به قسمونه خړمانه دی ویلی خو خبره خو کړی و دا خبره د د زوی ته ورسېده چې ستا پلار ګوره داسې ویله یره زوی مسلمانو ډیر جلیل القدر صحابي دی حدیث کې راځي چې کله د کور ته راغی او کور ته نه نوته د کور نه بهر زوی راغی او د د سورلې مهاري ونیو ورته وی کور ته بنځي دی ورته ویلې وی تا د الله پیغمبر او مؤمنانو ته ذلیل ویلي هغه خو مهاجر دی نبی رسول الله هم د مکې نه راغلی تاغه ته ذلیل ویلي اعلی بازی چې په دې خلی او ته عزت مندوي یعنی په خدای قسم کرانه کوته لاړ شي دی وته ډیر مینت کوي نشي تل هغه وی چې نه می پرې دی کنه نو اشهد ان العزه لله ولرسول ورسوله وللمؤمنین زګه وای کوم وای بس مان غلطی شوی د چې عزت د الله دی او د الله د رسول دی او د مؤمنانو دی نو علی کوته پرې الله غ حالت ته اشاره کوي یقولون وای دا منافقان لئن رجعنا الى المدینه کوم واپس شو مدینه ته لا یخرجن الاعز منها الاذل خامخ او باسی عزتمن دا غینه ذلیل لرا ځان عزتمن یادو موږ د ملک خلق دا مسافر دي ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین عزت پدې کې نه ده چې ته د یو ملک نو عزت من به بل د بل ملک نو به ذلیلې دا د رب تقسیم دی الله وی ولله العزت ولرسوله الله لره عزت دی او د الله رسول لره دی او مؤمنانو لره دی چار څوک مؤمنی لیکن منافقان لا یعلمون اغه نه پويږي دا منافقان به علم دي د الله سمانه خ اوس ترغیب ال الانفاق یا ایه الذین آمنو د ایمان والو لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم غافل دین کی تاسو لرا مالون تاسو او نا اولاد تاسو د ذکر د الله نه ذکر نه مراد دین دی و من یفعل ذلک او چا چو کدا کار پس دغه کسانم دی دی تاوانیان بعض خلک یورو پینه لګي و ما پس رستو ډبیری ځان انجن جوړ کړی کنه وای ما پس رستو ډبی دی الله وی ډبی د خپل سنبالا وا خو ګوره دینو تم پرېدا او په انفاق کې ګوره رست نشه د چانا دام پکې کلا کلا کوا وانفقوا من قبل من ما رزق مما رزقناکم ترغیب ال الانفاق او دا ولې دا ترغیب ال الانفاق د منافقانو د بحث نه رست راوړ منافق قرض ورکې خو روپې نه ورکې نو دا ځکه چې د منافقت خوې د ځان لري کینو مال بلګي خرج کې باز دا غنه چې رزق در کړې د مونږ تاسو ته مخ کې دا غنه چې را بشي او تن تاسو ته مرګ وای بده رب زما ولې تان رست کوله مزه الی اجل قریب تر نیټه نږدې پورې چې خیرات می کړې و او شوي وزدنې قانونا بیا ګور رست کېدل نه ایچرې نه رستو کوي الله یو نفس په نزول کې یو سل اتم پس د سورته تحریم نه او ترتیب د سوراتونو کې سلور شپیتم پس د سورته منافقون نه ربط مخ کې سره داده په مخ کې صورت کې ترغیب ال الانفاق او ال الجهاد په دې کې تفرید په مسلې د توحید یا مخ کې صورت کې اجمالا مسله د توحید ذکر شوه نو دې صورت کې تفصیلا یا مخکې د منافقانو ذکر وشو په دې کې د هغه د منافقت وجه خي یا مخکې زورنه و منافقانو ته په سبب د اعراض په دې کې ترغیب د اطاعت د پیغمبر علی السلام ته دعوت صورت دا الترغیب الی اطاعت الرسول صلی الله علیه وسلم او یا دعوت صورت دا اثبات د مقاصد اربعو توحید رسالت جهاد او انفاق یا صداقت القرآن او ایمان بالآخرت دا سلور واړه اصولي مسائل توحید رسالت او صداقت القرآن او ایمان بالآخرت خلاصه د صورت صورت کې اول داوا د توحید پاغي باندې بیا سلور دلایل عقلیه بیا تخویف دنیوی زجر منکرینو د رسالت تا او اثبات د آخرت بکی صداقت د قران او ترغیب ال الجهاد او ترغیب ال اطاعت الرسول صلی الله علیه وسلم دعوت توحید تزهید فی الدنیا او ترغیب ال الانفاق امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په ذکر د حسن صورت د انسان چې الله یې ما انسان خسته پیدا کړي صورت ممتاز ده په قسم پراتلو د قیامت چې الله قسم خوري چې قیامت برازي او صورت ممتاز ده په نوم د قیامت په یوم التغابن سره او دارنګي صورت ممتاز ده په دې چې بعضي بیبيانی او بعضي اولاد دا یو فتنه ده د بنده د پاره تب یسبح لله دلیل عقلی اول تسبیح بیانې الله د پاره هغه چې اسمانونو کې دی او هغه چې زمکه کې دی د الله د پاره صفات بادشاہی دا او د الله د پاره ستاینه دا او د الله پارشی باندې قدرت والا دی بل دلیل الله د غزا چې پیدا کړی تاسو پس باز تاسو نه کفر کوون کې دی او باز تاسو نه مؤمنان دي خلق دو قسم دي او الله پاغه چې تاسو کوم عملونه کوي لیدون کړي دریم دلیل پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه بل حق د پاره د اظهار د حق وصورکم او شکلونه درکړي دي تاسو ته فاحسن صورکم پس خسته کړي خسته کړي دي شکلونه تاسو او د الله تعالی ګرځي دلی سلورم مقصد سره چې دا مسله د توحید دومره عظیمه مسله ده چې د دې نه منون کو نه منون کو باندې الله دنیا کې مذابونه راوستي دي نمونه وګوره عین دی راغلی تاسو ته نبا الذین خبر د هغه کسانو چې کو پر کړه په خوا فذاقوا وبال امرهم پس کله او هغه سزا د خپل کار او د دې پاره د درناک عذاب ذالک بانه کان تاتهم رسلهم دا زکه یقینا دی چې نو راغلیو دی ته د پیغمبران په واضح دلایلو فقالو نو پس دی ویلو ابشر یهدوننا ای بنده مونږ ته خود نه کی ګور انکار پدې کو بنده خبره به منو پس دای کفر کړو او تولوا او اوړي اوړي دلیو واستغنا الله بے پروا والله د دینا الله دې بے پروا او استایل شوی زعم الذین زجر په انکار د قیامت ګمان کړو هغه کسانو کفرو چې کافران دي الله یبعثو چې اچره بدای را پورته نکړې شي قل ان دوباره بګن نه ژوند کیږي قول تو ورته وای بلا بشک ژوند کیږي با وربي او زما د قسمی زما پر ګور قسم وکم لا تبع سنت چې خامخا تاسو به پورته کولای شئ بیا به خبر در کولای شي پاږي چې تاسو کم عملونه کړی دي او دا د په الله باندې آسان فامنو بالله ورسوله په غیرت د جمع کېدو کې چې قیامت دا دا د یوم التغابن ورځ د ښکارا کېدو د نقصاناتو په دې ورځ به د خلکو نقصانات هغه ښکارا کیږي یا ورځ د افسوسونو چا چې ایمان راړه په الله او عمل وکنه لری به کې الله دا غنه ګناونه داغه دنه به کې دلره جنتونو ته چې بهيږي بلاندې دونو داغینه نهرونه همیشه وي دی پای کې ابدان همیشه دا د کامیابې لوی تخویف اخروی هغه کسان چې کوپر کړي دی او نسبت د دروغ کړي دی زمونږ آیاتونو ته دا کسان خاوندان د اور دی دی په پدې اور کې همیشئ او ډیر بس زه درا ګرځې دو دی ما اصحاب من مصیبتن ما اصحاب من مصیبه نرسیږي سم مصیبت الا باذن الله مگر په حکم د الله دا جواب د سوال دی یره جی چې موږ په حق یو او عقیده هم زمنګ سیدا نو بیا دا مصیبتونه په موږ باندې ولې راځي جواب دا امتحان دی الله تر طرف نه د مؤمنانو دې سره عقیده او زړه مضبوطیږي کنه ما اصحاب من مصیبه نرسیږي سم مصیبت مگر په حکم او په اراده د الله و من یؤمن بالله چا چې تصدیق وک په الله ایمان راړ په الله یهدی قلبا مضبوط بکی الله تعالی دا غزړ لارا پروا به په مصیبتونو نه الله دې پارشی باندې پوا واطیع الله واطیع الرسول ترغیب الی اطاعت الله و اطاعت الرسول تابعداریو کوي د الله او د الله د رسول فإن تولیتم پس که چرته تاسو واوړې دای فإنما علی رسولنا البلاغ المبین پس یقینا پر رسول زمونږ رسول لخکارا الله لا اله الا هو مسله د توحید اصل اطاعت د الله او د الله د رسول سره دا مسله منل الله الله چې د نشته بل لایق د عبادت مگر دغه یو الله دی په دې الله د ځان اوس پاره مؤمنان یا ایه الذین آمنو اوس نور موانع ذکر کوي د اطاعت د الله او د الله د رسول نه یا ایه الذین آمنو او آیت کې مقصد تزهید فی دنیا دی اے د ایمان والو ان من ازواجکم یقینا بعض د بیبیانو تاسو نه او اولادکم او د اولاد تاسو نه عدو لکم دشمنان دي تاسو فاحذروهم ځانته وساتئ بعضی بیبی به د دین نه منې کوي او بعضی اولاد به د منې کوي څوک د خزه نه مجبورې او څوک د بچو نه مجبورې الله وی داسې خزه او بچي بس کې چې تعالی آخرت خرابې یقینا باز د بی بیانو تاسو نه او د اولاد تاسو نه دشمنان دي تاسو د پاره فاحذروهم ځان ته نه وساتئ یعنی د دې اره خبره مې معنی کې نه دی بم ګنا ته تیارې و ان تعفو ک چرت تاسو ما پیو کړلا و تصفه او مخم واړو دا غینا و تغفرو پردم واچولا یقینا الله دې بخنه کون کې او رحم کون کې انما اموالکم و اولادکم فتنه یقینا مالون تاسو او اولاد تاسو دا یو امتحان دی پتا سو باندې سړی مال د سیوا کولو د پاره کله کله له خاره خو کې نو آرام کوي د بچو د خوشاله ولو د پاره چې هغه ته مطالبه کې دا برا لاخله واغه بالي نو بیا آرام کوي اره جی وی واړه بچی نو سمې کړي وي نو باز مالونه او اولاد دا غره امتحان دی عذاب دی الله چې دې نو دې الله سره اجر عظیم اجر دې لوی یو سړی یو روایت کې راځي یو سړی برا واستې شي او وګوره د نیکی کړي دا کنه وي ته خډیر نه کوي ماسه شوي نو به ویلې شي چې اکل عیاله حسناته د بچو د نه کې ټولي خړلې دا غي د لاسه نه کې غر کې شوي دي بعض علما وایي دا عیال چې ده کنه خزه او بچی دا ټول دا د کله کله د انسان د نیکو اعمالو د پاره ګنګټي دي ګنګټي ګټي پیژنې دا غنم چې سړی راوړي کوړته غنا کندو کې واچي نو تا خو خه سنبال کړو بس بالکل مورې اور پسې بند کړلو مزیدار تعلم دی واله کندو کې خو اوس کته د دې خیال نه کې نو دې کې یو شی کیږي چې دا غنم ټول دنه نه ختمي نو دا به دا غینم بچ کی نو کله کله سړی نه کیو کی خدا غنګوټی تی وای دا ورته وی داسې بو کی داسې بو کی داسې بو کی اول ورته د مور غیبت شروع کی مور دې راتنن دا ویلی دی او مور دې راتنن دا ویلی مور دې نن دا ویلی دی او مور دې نن دا نو قمقل خاون چی هغه وس د خزه په طرف شي او مور سره دښمنی شروع کی نو پلانجش کله داسي چې درواندار سره جنگ ور وخت نن دی وراندار دا وکړو نن دی دا وکړو پس هغه مخ پردو کې یو خسته کور او او پکې چې دنه پیتر اخکل او دا وګوروي دا دا د خزو کار دی پوښوي چې هغه کې لکه نیمیدم نه بیا به څنګه نیمه اول نه خدا سوچم نه کړي چې او خبره دا ده چې سړی ځان لزوی لواده کوي چې کور لمخ کې نه جوړ او هغه له ډولې راوړي نو لانجې نه بخلاصي نو دی ولا کې ویمنه زما زوی دی او زمان ګور ده او دا دی وغه دی او بیا داغه پستر کو دا بدلږي او د دې پستر کو هغه بدلږي نو بیا وسره یې سم نکی ا دیوالم پکې نکی نو دا د مور دشمن بری کی درونو دشمن بری کی او په حلال او حرامو باندې بس صحون له خود پي کې د خريو کې د سپي دی به خلک به د شپې ودی ته یا به پاسي کې تاجر ته دی بغلا ته پاسي ولې چې خزه او بچی ته پیسې غواړي او د دوه وس نشته او بعض خلکو وسمي خدای او عادتي کنه اوس دا سوال د باز خلکو عادت جوړ شوی دا نه چې ګندا ټول غریبانان یو د دوی وسنه کیږي تا ته ما قصه کړې نه و بانک کې چواله بابا سره سون لک روپۍ وی گاډي والو کنه او چې کله ډاکټرانو ولا پټۍ مټۍ لګولې بابا پتونانو د بابا پرتواغونه ټول غټو ډک چې دا څه شی وسره تړلې چې کومه غټه به راغسته په لکونو پیسې به پکې پرته اگر ډاکټرانو شمارلې وس زه خطا کېږم چې 16 لکه یادول 23 لکه یادول که 16 لکه بابا سره وای یو ډاکټر پکې وای بابا گاډي نه دی والے وای دا خو بینک پر پیسو والے دی وګور نه سوال ته نو دا د باز خلکو د عادتي حرام بکی بس مړیږي بنا سوا او دا مړې دل چې نه دام یو مرز ده کنه بعض سړی سره چې په جیب کې 100 روپۍ مې الحمدلله مړه ما خام په ډوډۍ کېږي سار بیا الله شتا او بعض سره چې په دې کروڑونو روپۍ پرتی کنه نو مړه بس غریبي دا او یره بس کار خراب دی او یره خرچي ډېری دی او یره هیڅ سم نه کېږي هغه سترګې نه مړي هغه ټول عمر په عذاب عذاب نو بعض اولاد بعض بیبیانې داغې نه سړې د خیر په ځای قدم نشي کې خوده دا به غره تاسو نفسونو د پاره ستا په کې پیدا د ثواب بد ته ملاويږي و من یوق شح نفسه سوک چې بچو ساتل شو د بخل د خپل نفس نه پس دا کسانو د دې کامیاب ان تقرض الله قرضا حسنا ترغیب ال الانفاق کتا سو قرض ورکوي الله لره قرض خيستا يضاعف لكم نو د چن بکی دی لره تاسو د پاره ويغفر لكم وبخنه بو کی تاسو ته الله دې شکور حليم شکر قبلون کینه قدردان په لګ عمل باندې ډیر اجر ورکړي مدنی صورت ده په نزول کې ننان مې یو کم سلام پس د صورت الطهر نازل ده او ترتیب د صورتونو کې 65 نمبر ده پس د صورت تغابن نه ربط د ما سبقه سره ده دا صورت وې تتمه د صورت تغابن ده په مخ کې ترغیب ال الجهاد په دې صورت کې وای چې جهاد ال کیږي چې د کورنۍ مسلې د تنې ښا چې کله کور کې ولانځي او کله بلې نو تب جهاد ته سوزګار شي دلته د کورنۍ اصلاح د پاره امور انتظامیه ذکر کړي یا مخ کی صورت کې ویلیو چې باز اولاد او بیبیانې فتنه ده نو دلته وای چې کله کله دا فتنه ډیر مخ کې شینو طلاق او ته خبره لاړه شي نو دلته د طلاق مسله ده یا مخ کی صورت کې ویلو چې د الله نه ویریږي شپارس شپارسم آیت کې ویلو فتقوا الله ما استطعتم ويرګي د الله نه سمره چې تاسو طاقتي نو دلته د تقوا پنځه پیدې خې درس کې برته زو خې ان شاء الله ښا دعوت صورت د بیان د امور انتظامی او خلاصه د صورت په دې صورت کې پنځه لس امور انتظامیه بیانېږي او بیا چې د نو بیان د مقاصد اربعو ده سره د تخویف دنیوی نه او بیا تخویف اخروی اخر کې بیا توحید سره د دلایلو امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په ذکر د طریقې د طلاق او صورت ممتاز ده په اقسام د عدت مولانا صاحب دا مسله ده چې عدت په زنانه په حیث سره تیری کې عدت به په طهر سره تیری نو دا د شوافی او د احناف مینس کې اختلافي مسله ده زمونږ د احناف مذهب دار چې دا حیض چې د عدت ته والمطلقات يتربصنا بانفسهن ثلاثه قروء ثلاثه تکرا غلې ده او ثلاثه باندې علی عمل کیږي تاسو د اصول فقه کتابونو کې د خاص په باس کې بداویلی چې ثلاثه باندې علی عمل کیږي چې کله دا په معنی د حیض باندې شي ځکه چې حیض کې چې دینو په طهور کې طلاق ورکول اتفاقی دي نو چې کله طلاق په طهور کې ورکه حیض کې خو بدعت ده کنه نو علی بدری حیضونه حسابيږي چې دینه پس درې حیض راشي تا به طلاق طهور کې ورکړي نو سلاسه باندې بالا عمل راضی او کچر ته طلاق طهر کې ورکه نو یا به پکې هغه طهر شماري یا به نشماري کې شماري نو دا چې سمې کمې صد له طهر تیر شو نو هغه باندې عمل هغه په کې حساب نشو نو سلاسه نه کم شو او کاغه په کې شماري نو سلاسه نه شو سیوا شو نو سلاسه باندې چې عمل کیږي نو الوب کیږي چې دا په معنا د حیز باندې شي یاد وا او بل دا چې قرو جمع د قرئه ده احناف مذهب دا چې دا حیز ته ویل کیږي او په دې تنور دلایل پرې د حدیث وورا طلاق دا نبی علیہ السلام فرمایي چې طلاق الامه تطلیقتان وعدتها حیزتان وګورل ته حیز راغی کنه چې د وینځي طلاق دو دی درې نه نو دو باندې دا مغلظه کیږي او د وینځي عدت سره دو حیز دی حیزتان نو چې د وینځي عدت په حیز دی نو د حر رغم په حیز خدای حر رغ درې حیز دی د وینځي دو دی ټیک شو بهر حال هغه خو زده علماو اختلافات دي خدا خبره یاد او ساته فطلقوهن لعدتهن عدت به طلاق به ورکه څنګه چې عدت په کشمار لیکيږي معنا فی عدتهن نو داغه طریقه بدای په طهر کې به طلاق ورکه نو عدت به په هي سر راضی نو داغه نمخ کې به تا طلاق ورکړي چې هیز راشي نو دا به یو عدت شي یو هي شي نو چې دورا شي نو دو شو نو چې درې شو نو درې شو نو دا بس عدت ختم شو سیدا قرطبی کما ابن کثیر لیکلی دی چې دین علماو دا مسله اغست ده چې طلاق یو د بدعی او بل د سنت سیدا طلاق سنت سره چې سړی خپل خزلا په داسې حال کې طلاق ورکی چې دا د هیز نه پاک شوی د پتوهر کې دا او پای کې سره قربان هم نه دی کړي په دې حالت کې طلاق ورکی نو داسې شری سنت دی یا په داسې وخت کې طلاق ورکی چې د هغه سده حمل هغه معلومي نو طلاق ورکی دام سنت دی سیدا او بدعی طلاق دادی چې د هیڅ په دوران کې طلاق ورکی او یا درې طلاق په یو ځل باندې ورکی نو دا څه شی دی بدعی دی بیا نو سنت طریقه د طلاق دا ده یا او دا په یو ځل باندې بدعت ته خو په درې چې په یو ځل ورکړو واقع شو ولکه سنت داری چې یو یو طلاق ورکی یا ایه النبی او ای پیغمبر علی السلام کله چې تاسو اراده وکړئ د طلاق ور کولو زنانو ته نو طلاق ور کې غیلره په عدت داږي کې یو دویم حکم وحصل عده عدت شمارای د دې لپاره چې تاسو ته معلومی ښا دیر پار د عیدت شماره چې خزی باندې دا انتظار سیوا تیر نشي واتقوا الله دریم حکم ویریږي د الله نه چې رب تاسو دی ولا لا تخرجوهن من بيوتهن سلورم مو با سه دې زنانه ولره د کورونو د دینا چې طلاق سره ډایرک او تچیل پساره نه دا عیدت به د خاون کور کې تیرې پنزم ولا یخرجنا دیبم نوزی الا یاتین بفاحشه مبینه مگر دا چې راتللو کې په به حیا اخکارا زنا یو کړه نو بیا رجم د پاره استیشی تلک و تلک حدود الله دغه پولی د الله دی او چا چې زیاته او کده پولو د الله نه په تحقیق سره د ظلم او په خپل ځان لا تدری لعل الله يحدث بعد ذلك امر لا تدري نه پويږي ته یا ایسی او نفس لعل الله شاید چې الله يحدث بعد ذلك امر پیدا کی پس ته دین یو کار محبت ته اشاره ده ور چې یو طلاق دی ور کړی نو کې دې شي چې ته په خپل خبره ستومانه شي بیا رجوع شي دو دی ورکړي نو بیا رجوع شي او کدریو لاله خبر نو اوس پکې سما نکیږي فیضا بلغنا کل چې ورسیږي دا زنانه نیټه تا د شپږم حکم اجلهن نیټه خپلتا فامسکوهن بمعروفن پس ساری کې دې لره په خي طریقه یعنی رجوع تو کوي چې کله رجعي طلاق او فارقوهن یا جدا کې دې لره بمعروفن په خي طریقه بس رود نږدې کټ مکو نکاح ما تشي رجو مکو یا ول دریم طلاق ورکا واشهدو او گواهانو نه سیدا حکم استحبابی دی زوای عدل دو خواندان د انصاف او د اتم حکم منکم استاسنا سمانا کله چې تو ته رجو کې نو مستحب داری چې گواهان پکې ونی سي واقیم الصلاه دای نه هم حکم پابندی کوي د او اقیم الشهادت لله نه هم حکم پورا کوي گواہی د پاره د الله چې کوم حق خبره داغه به کوي گواهانو ته وي ذالک یعذ به ذالکم یعذ به دا حکم چې د تاسو نصيحت کولې شي په دی باندې هغه چاته من هغه چاته کان یؤمنو بالله والیوم الاخر چې وی دی چې ایمان لري په الله او پر د آخرت و من یتق الله یجعل له مخرجا سوک چې ویری د الله نه او بغرزه هغه د پر الله وتل د ګنا نه ويرزق او رزق باور کېدلا یا مخرج من النار وتل د اورنا ګور دا اوله تک پیدا د تقوا دا چې د الله نه یریږي نو الله به د اور نه خلاص کی یا مخرج د ار غم نه به الله خلاص کی دویمه پیدا ويرزقه من حيث لا يحتسب رزق باور کی دا غزنه چې د باور باندې ګمانوم نه دا د تقوا پیری دی او په ابن مالک الاشعری رضی الله عنه چې دی صحابي دی دشمنانو د اغزوی او تختو سالم نمیو دیراغه نبی علیہ السلام ته یا رسول الله ډیره پریشانی ده یو قران دشمنانو زوی او تختو کاپیران دی نه راکې وسواس وسم پې نه کیږي بل غریبی هم دا نبی علیہ السلام ته بس صبر نه کار والا او دا دعا ډیره کو چې لا حول ولا قوت الا بالله الله بتا باندې مهرباني کوي د بدا ذکر کو او صبر یې کو اغه زوی چې دین وړو کې کاپیرانو سره هغه ویل دی خدل تناس د توسلار نه معلومیږي او دا ډیر منګ راوسته دی او پته وته نه لګیدلې نګډي بيزي وتا والک دی ودا بساتي نو یو سور از به سراغی لاړ خیال میال به ولکو بیا به د ته په زمړه ته پوزا د به بوتلې ما خام به راوسته هغه خپه اعتماد کې واغسته چې هغه بالکل دا خیال هم نه راته چې دی بزي بل راځي او تاغي ګډي ورکړي دا وسره وای ښا او بس د نرزوی په لخته کې خود او نی غي مدینه لرا ورسولې نو هغه کاپیران چې دینو هغه نه ځانوم را خلاص کو سلور زره ساروین تیرا واست ځان سره ګډي بيزین تیرا واست په یو ځل باندې خو دواړه خوشاله نه رااله معلوم راغې او شی امراغه ای خو بیا دې په زراتلې نشو هغه معلوم تدل تراغه قد جعل الله فتاخی سره ګرځولې دی الله دار شد پارا قدر یو قدرن یو خاص اندازا والله یئسن من المحیز اغه زنانه چې نا امید دي د حیز نه مخکې د عدت ذکر وشو کنه دینه معلومیږي لکه څه شي چې د زنانه عدت په حیز دی او چې د کمی ناراضي نو هغه سره بسکه هغه چې هیڅ نه امید دی بډای وي او دا بیماری د وجه نه یا د صغر د وجه نه ناراضي و اولات الاحمال او خواندان د حمل د ولسم حکم نیټه د هغه د چکیری د خپل حمل لرا ګور حامله زنانا هغه باندې طلاق واقع کیږي دا اوس چا ویلی دي چې د حاملې خزه طلاق نه کیږي او د خلکو کې دا قصې مشهور دي ته حاملې خزه طلاق کیږي او داغه عدت په کله ختميږي چې کله ماشوم پیدا شي او سوي دی لره کم دی کې چې تاسو اوسېږئ د طاقت تاسو نه کته مخ کې جونګړه کې وي دابم سره جونګړه کې او کته بنگله کې وي دابم بنگله کې ستاد واس مطابق خبره وي ولا تزاروهن دی لسم حکم zarar مر سوي دی تا د دې لپاره چې تنګیرا والے په دی باندې و ان کن اولات حملن کوي دا خواندان د حمل فانفقوا علیهن پس خرج کوي په دای باندې زنانه د طلاق ورکړل وغه حامله وا متبه په خرچه کې حتا یزوان حملهن تر دې چې وزيږي حمل لرا فین ارزوانکم کاغي په در کول تاسو د پاره ور کوي باغی ته داغي پیسې مزدوری داغي ګوره زنانه چې خپل بچی لپی ور کوي کنه د کله خاون سره روغه ده نو پیسې خاون نه نشي غوښته کتا سو تنگسیا را وسته په یو بل باندې فسترزع له اخرى نو زر دې چې په باور کې دی لاره بلا خزه ډېرې پیسې غواړي یا تنا غیل نه ورکنه بل ول وګور لینفق ذو ساعت من ساعته خرچ دیو کی خاوند مالدارې د خپل مالدارې نه او هغه څوک چې تنگ شو پاغه باندې رزق دا غفل ينفق مما آتاه الله پنزل سم خرچ دیو کی داغه نه چې ورکړي دی الله غته نه د غریبۍ متعلق تکلیف نه ور کوي الله یې او نفس ته مگر الا ما آتاها مگر هغه چې کم رزق ور کړی داغه مناسب تکلیف ور کوي سيجعل الله بعد عسر یسرا زر دې چوبه ګرځي الله پس تکلیف نه آسانتیا وکای من قريه وکای من قريه استخويب فزاقت وبال امرها پس سکاری کلی والا سزا د خپل عمل سزا د خپل کار وکان عاقبت امرها انجام د کار داغه تاوان اعد الله لهم عذابا شدیدا تخویب اخروی تیار کړی دی الله غیر پر اخرت کې عذاب سخت ویریږي د الله نه خوندانو د عقل الذين امنو هغه خلق د عقل منسوب دي دا کسان دي چې ایمان راوړل دي قد انزل الله الیکم ذکرا په تحقیق سره لګل دي الله تعالی تاسو ته ذکر یاداش هغه ذکر سره رسولن چې هغه پیغمبر دی ذکر نه مراد رسول دی او رسول ته ذکر مبالغه تنوي چې صاحب د ذکر دی کارا کون کې د حکمونو د الله یخرج الذین آمنو منکم آمنو دې د پاره چوبا سیغه کسان چې ایمان راوړې دي د یخرج کې ضمیر چا تراجه دی یا خو الله پاک یا دا رسول خان یا دا قران ټول تراجه کې دی شي دې د پاره چوبا سی الله یا دا پیغمبر یا دا قران هغه خلق لره چې ایمان راوړې دي ملونه کړي دي نیک من الظلمات الى النور د تیو نور رڼا تا و من یومن بالله چا چې ایمان راړ په الله او عمل وکنیک دنب کې غلره جنتونو ته چې بهيږي بلاند دونو داغینه نه رونه می شوي دی پای کې همیشه قد احسن الله له رزقا په تحقیق سره خسته کړي دی الله دا غد پار رزق الله الذي خلق سبع سماوات الله دې هغه ذات چې پیدا کړی دی و اسمانونه او من الارض مثلهن او د زمکو نه پشان ده دي څنګه چې و اسمانونه دي نو دغه شان و زمکه هم دي دا بیا د علماو اختلاف دی الله ته خپته ده بس چې دا وزمه کې څنګه دي بعض لکه څنګه چې اسمانونه طبقه په طبقه دي دا سدا اوس مکم طبقه په طبقه دي او کنا نو باز علماء وی چې او لکه څنګه چې اسمان لاندې باندې دي نو زمکم لاندې باندې دي او بازو په ګلادام ویل دي چې د هر زمکه کې خپل خپل مخلوقات هم شته قران حدیث کې ردی ذکر نه دی راغلی دا د علماء خبرې دي بیا ټیک شو باز وی چې نه اصل کې دا سدا چې دا وزمکه داسې چې و قسمونه د زمکه الله پیدا کړی والله اعلم دې د پاره یتنزل الامر بینهن را لیږي الله تعالی حکم د دې پمینس کې دې د پاره چې پوه شي تاسو یقینا الله پارش قدرت والا دی او یقینا الله تعالی په تاخی سره غیر کړي دی یو شی په خپل علم کې او ترتیب د سوراتونو کې چې یا 60 شپږ پیتم ده پس د سورته طلاق نه ربته د ما سبق سره ده ده په مخ کې صورت کې بیان د استاغ امور چې هغه سره اصلاح د معاشري راتی نو په دې صورت کې بیان ده د حقوق د زوجیت یا مخ کی صورت کې ترغیب او اطاعت د رسول صلی الله علیه وسلم ته نو پدې کې زجر د مخالفینو د رسول ته یا مخ کې ذکر د طلاق د حریو پدې کې ذکر د طلاق د امی داوود صورت چې دا بیان د حقوق الزوجیت خلاصه د صورت په دې صورت کې اول خطاب دی نبی صلی الله علیه وسلم ته او د دې خطاب مقصد څه دی بی بیانو تعالی وې د نبی خلاف مقدمه مو جوړاوي بیا ترغیب دی چې د جهنم د اور نه ځانو ساتي بیا ترغیب دی اله توبه بیا ترغیب دی ال الجهاد بیا قوانین ذکر کوي دوا یو چې ستا خپلوان تعالی پیدا نشي درکواله کله چې تکافر او بی دینای لکه وګوره ابراهیم لوط علی السلام او نوح علی السلام خپل بی بیان نه اخلاص کړي او دویم قانون دار چې ستا خپل ولی تعالی نقصان نشي رسولای کله چې ته په دین باندې ولاړې لکه وګوره د فرعون خزه ته د فرعون کفر نقصان نو رسولای امتیازات د صورت صورت ممتاز د په ذکر د باز حوادثو چې هغه راغلي وي د نبی علی السلام او داغه د بیبيانو مینس بخاری کې راځي جابر رضی الله تعالی عنہ وايي نبی علیہ السلام عادت داو چې هغه به کله جمعات کې د سحر منځ کو او واپس براته نو د حضرت زینب رضی الله عنها کربا والله زینب د نبی رسول الله بیبي و هي کور ته بتا او زینب بنت جهش دا د نبی علیہ السلام په مزاج پوه وا د نبی علیہ السلام په غبین سره ډیره مینه نو دیله چې ته چا غبین راوړو او دې ځان له سنبال کړو او نبی علیہ السلام لبه چې دین ورکو نبی علیہ السلام به چراغ نو دی بوله غبین په وبو کې واچو لسیب شربت به تیو کو نبی علیہ السلام به اوس کډیر خون به ولور د نور بی بیان ویل چې یرا داری بی بی د امینه وا چې نبی علی السلام زما کور کې لګ ډیری سار شي چې د دین خبره ته واورو برکت راشي وې دا خو بس زینب رانه قبضه کار او رزل تزیو منګه بس سوق نو دای سوچ کاو چې دا ولی صدا سه عمل دی چې منګه کې کمی ده او زینب کې باغی نو بس منګه چې دینو منګه را ناراضی دی او دا یو حضرت عائشه د ابوبکر رضی الله عنه لوروا حضرت حفصه د حضرت عمر لوروا نو دوی دواړو خپل کې صلاح وکړه چې نبی علیہ السلام راغې نو کما کر راغې کنه زبو ته دا خبره کوم او کتا کر راغې نو تبو ته دا خبره وکي چې انی اجد من کریه المغافیر یا رسول الله ستاسو نه هنن داسې د کده مغافیر په شان وای راځي مغافیر دا یو بوټی دی په عربو کې او د دې دا بوی مزیدار نه ولسه ګندغونه بوی کو تاسو نه د مغافیر په شان بوی راځي چې ته مغافیر بوټي سره نږدې ناس وای کسنګ نبی علیہ السلام به پوشي دی بچ دینو دا غبین بن کی نو دا نبی علیہ السلام راغه د حضرت حفصه کرا حضرت حفصه و تماغه خبره خدواړو کړي و نو حضرت حفصه رضی الله عنها و تو یا رسول الله تاسو نه د مغافیرو په شان بوی راځي مغافیر بوت بوټي خو ته تاسو سره نه د نږدې شوی یا تاسو خو هغه ته نه ناشوي چې تخواته نبی علیہ السلام وی زه خو جمعات نه نه راغلی ما ته خو مغافیر ګټه نه ده معلوم خالم نه ورغلی سوچ کو ها وی اوس می خبره ذهن کراله دا ز زینب کر سار کله کله یو ګلاس د غبیل لسیس کما نو دا به داسې کار شوی چې دا د غبین مچې به چرته تلی د مغاپیرو په دې ګل بکې ناستلی دینه به غرس راخ کړي نو کې دې شي چې هغه ماسکلې نو داغه په وجه زمانه د مغاپیرو په شان بوی راخیږي نو بس وای چاته وای ما خو نن نه پس چې کم دنو غبین ما پزان بن ک زبا غبین نس ک په دوی نه وسخ نفرتو د نبی علیہ السلام حضرت حفصه وای نور چاته خو بنوي ما خو عائشه خو به خبرو ما کنه ډکه وای ځکه ما هغه خو مرګریو او د دواړو صلاح یو وا نو دې ته وی چې تب چاته نه وای نو هغه ویل ښا نو زین صرف عائشه ته ویل غلې غونې چایشی ګوره نبی علیہ السلام را ته ډیر پکلا کویلی دي چې چاته به وای نه نو ته مې مرګره وي تا ته مې وی خو ته بچاته نه وای نو دې دوانو ته پتا و بل چاته دا پتا نه و نبی علیہ السلام ته الله پاک وحی راولې غل چې دا خو دې بیبیانو تعالی او چل جوړ کړي دي تا باندې خدا بوت بې مت بې نشته ستا سره او دا دی سی وای او تا باندې کوي د دینه ځان باندې په زور ولې هغه شی حرامه یعنی بندې حرمت نه دلته مراد حرمت لغوي دی ښا ځکه نبی حلال شي څنګه حرامه ولې شي یعنی په ځان ولې هغه شی بندې چې الله تعالی حلال کړي دی او جایز کړي دی مې بندوا انو نبی علیہ السلام ته الله وحی وکړه چې تا خو حبسه ته ویلو چاته بنوي هغه چې د خپل خپل مرګري عائشه ته ویلي نبی علیہ السلام حضرت عائشہ حفصه را وغوښته و تا د جما ویلو چې تبال نه وای نو تا ولی ویلی دي نو د حفصه دا خیال شو چې ما خو ویلی دي خو ما خو عائشه ته ویلو او جوړ عائشه را لګیدل د خبره نبی علیہ السلام ته کړی دا نو دا خو ګور هغه ما سره دوکه وکړه چې ما وته چاته مو وای واغه ویلی دي نو هغه وته من ام باک هاذا تعالی دا خبر چا در کړی نو دا غي دا خیالو کدا خبر بوله عائشه ور کړی نبی علیہ السلام او توي چې نبأنی العلیم الخبیر ما لا غزاد خبر را کړی چې هغه په یو خبردار دی الله را ته ویلی دی نو دړنه داګه دا شکو ته ګنیمه کې عائشه به خبر اخکار کړی نو دی کسی ته اشاره ده بعض خلک کوئی چې ماریه قبطیه په ځان حرامه کړي وا دا قصه تاسو تفاسیر لیکلې ده خو اسه خبره سوا دغه و چې ما درته وکړه چې کله د یو خکار نوم قسم خوړلې مات کو کفاره ورکا والله مولاکم الله دې مددگار تاسو د الله په یو حکمت والا دې اذ اثر النبی اوس ګورا کله چې پټ وکړه نبی علی السلام بازی بی بیان ته حدیثن خبره بازو نمرات حضرت حفصه رضی الله عنها او ته وی چاته بنوي غبین بز بیا بنس کما فلما نبأت به هر کله چې خبر ورک حبسي عائشه ته پدې واظهره الله عليه او خکارک الله پاک دا خبر پیغمبر علی سلام ته چې بیبي دی بلی بیبي تال ویلې ده عرف بعضه خکارای کړه باز خبر او اعرض عن باز او مخې واړو د باز بلینا علیم الخبیر خبر را کړه د ماتا غلا چې هغه د پویو خبردار ان تتوبا ال الله خطاب د دواړو بی بیانو ته حفظت حبس او عائشه تا کتا سو توبه با سي دواړه الله تا فقط سوغت قلوبکما پتا خي سره مایل دستا سو دواړو زړه توبه تا و ان تظاهر علیه کتا سو د یو بل امداد کوي د نبی مقابله کې نو یقینا الله چې ده هو مولاه دا مددگار د دې نبی دی و جبرئیل او جبرئیل علی السلام و صالح المؤمنین او نیکان مؤمنان ټول د ملګری دي او امداد کوي والملائکه او فرشته بعد ذالک ظهیر پس د دې ندی امداد کوونکي اے د ایمان والو بچ کې خپل ځانونه خپل اهل د اورنا دا ټول باندې فرض دی خالقا چې اول بزان بچ کې او بیا خپل اهل نو څنګه به بچ کی د دکې دونه طاقت ته چې اور نه پرشتي بوزيو د ته ځان بچ کی دنیا کې بدا سه عمل کې چې د اور نه بچ بچو ته بدا سه تعلیم او تربيت ورکې چې د اور نه بچ بدا خلاصه ده ګینه تفصیل ډیر شی دی بیا اے د ایمان والو ځان بچ کې د اور بچ کې خپل ځانونه او خپل اهل د اورنا وقودها الناس چې خشاک دا غي د انسانان ول حجارت او غټي علیها په دې باندې ملائکتون پرشتي دي غلازون سخت زړونو والا شدادون مضبوط بدنونو والا لا یعصون الله ما امرهم نا پرمانی نه کوي د الله دا غي چې حکم کړی دی الله غي تا ويفعلون ما يؤمرون او کای هغه چې هغه ته حکم کولې شي د دې پرشتو خوینه سخت دی پچای ترس ناراضي بدنونه مضبوط دي سوک په زور ور کې دي نشي او د الله نه فرمانیم نه کوي نو دین غره بیا خلاصې دل ګران دي یا ایها الذین کفروا تخویب ورکی اے کافر لا تعتذروا اليوم باندې مکوینن عذرنا م پیش کوینن راځي یقینا بدل در کولې شي تاسو ته د نصوحا په تعریف کې قرطبي تقریبا درويش ته پورې اقوال نقل کړي دي په ټولو کې بهترین قول ابن کثیر نقل کړي دی چې توبه نصوحه صدا د اخلاص نه ډکه توبه او د اخلاص توبه صدا چې کومه ګناه در نشوي چې داغه د الله نه معافي وغواړي او په موجوده وخت کې هغه ګناه سکه پرې دی او آینده کې دا عزم کې چې دا ګناه به زبیا نه کوم او که د پردې حقي تش په توبو کار نه کیږي هغه له داغه حق واپس کی یا ته معافي ځان له وغواړي نو دا به اعلی د اخلاص توبه او د خلکو څخه کیسې جوړې کړې دوی نصوحات یو سړی نومو او هغه وی چې ته بیت الله کې بدکاری کړي وا نو بیا وی چې الله ما باندې پرده واچو نو الله ته ګټه جوړه کړي وکنه یا وی الله ته خزه جوړه کړي وا انو دا اوس په ځل کې سین دی یاره الک نو ته چې تانه لکه خدای خزه جوړه کی داسې توبه نه دقه د اخلاص توبه ده چې سړی الله نه داسې مافیو غواړي چې د شتکار پریدي د تیر شوی مافیو غواړي آینده کې نه کوي او د بنده حق یې غور کی نصح اخلاص ته تا ته مخکې ما ویلو توبه او باس الله ته توبه د اخلاص عسى ربکم امید دې چې رب تاسو لری کې تاسو نه تاسو تکالیف او دنه کې تاسو لره جنتونو ته بهيږي بلاندې داغینه نهرونه په کمره چې نه به شرمنده کوي الله نبی او هغه کسان چې ایمان راوړل دی هغه سره نورهم یسعا بین ایدیهم و بایمانهم رڼا د هغه منډه وای د هغه مخ کې او د هغه خي طرف ته وای بده چهره به زمون پوره کې منګل را زمونګ رڼا او بخنو کې منګ ته یقینا ته پار شیبان قدرت والا یا ایها النبی جاهد الکفار ترغیب جهاد تا اے نبی صلی الله علیه وسلم جهاد کد کافرانو سرا والمنافقین او د منافقانو سرا کافر سرا بالسيف منافقانو سرا باللسان واغلظ علیهم سختیو کا پاغي باندې زید دی دی جهنم او ډیر بس زید را ګرځې دو دی ضرب الله مثلا للذین کفروا اس اول قانون لاندې د بندګانو زمنګا من عبادنا د بندګانو لاندې د دو بندګانو نا من عبادنا صالحین زمنګ د بندګانو نه قانونا لاندې ان داغي په نکاحونو کې فخانتهما پس دای خیانت او کداغي خپل خاوندانو سره څنګه خیانت وک دلته دا خبره یاد ساته ابن کثیر لیکلی دی چې ګوره زنا منا مراد نه را دلته خیانت نه مراد څه دی هغه په دین کې خیانت دی او بیا وی چې سلف عالمان ویل دي چې ما بغت امراه نبی قطو شرط د یو نبی خزه زنانه دا کړی الله د نبی په نکاح کې کافر خزه راوسته دا خود نبی په نکاح کې الله پاک زناکار خزه راوسته او وجه دا ده چې کوپر خود انسان خپل عمل لې دا پوي شو رب پوي شه خو زنا باندې سره په انسان نه بدناميږي د چا چې خزه داغه په سم خلک خبرې کوي چا خور لوري داغه په سم خلک لګي وي دا د لګان دي دی او تغګ نشي کوله پوه شوي نو دا د نبی په جامم داغ لګي نو ځکه الله زناکار خزه د نبی په نکاح کې نراولي نو دا خیانت په دین کې چې شرک یې کړو فلم یغنی عنهما پس پیدا ورنکړه د دواړو خاوندانو د خزو ته د الله د عذاب نه سشه د نوح علی السلام خزم تباشوا هغه خلاص نه کړه د لوط علی السلام خزم تباوا او هغه خلاص نه کړه وقیل ویلې شو یا او ویلې شي قیامت کې یا د عذاب په وخت کې ویلې شي دن نشي اور ته سره د دن کې دن کو نا و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امراه فرعون دویم قانون بیانې الله مثال دغه کسانو چې ایمان راوړې دي چې خزاینه بیبي د فرعون وا آسیا دا د فرعون خزاوه او دویم قانون خلاصه دا ده چې ته مؤمن کنا نو د اقربا او د خپلوانو کوپر تا ته نقصان نشي رسوله لکه د فرعون کفر اسیر ذلن ها ته نقصان نه دی رسوله بیانې الله تعالی مثال لای کسانو چې کوپر ایمان راوړل چې خزه د فرعون وا کله چې وی رب زما جوړ کې مال رستا سره یو کور په جنت کې خلاصه کې ما د فرعون او داغه د ظلمونو نه او خلاصه کې ما یا الله د قوم ظالمانو نه ګور مولانا صاحب دا په موسی علی السلام دی پټی مان راوړو او دی فرعون ظالم به سزاګانې ورکولې او هر قسمه سزاګانې وي او چې سزا به ورکول نو دا غریبه چې ډیره تکلیف کې شو نو اخر کې زنکدن په وخت کې خاندلې نو فرعون یو ګوري دا لیونه نه د جزول تکلیف او سزا ورکوم او دا خان دي نو الله رب العزت هغه ته د جنت هغه بنگلې خو دې کنا نو زکه چې دې نو هغه خاندل کنا کله چې وی په هغه رب زما جوړ کې مال را د ځان سره کور په جنت کې خلاص کې ما د فرعون نو داغه د عمل نه او خلاص کې ما د قوم ظالمانو نه داغه د ظلم نه او خلاص کې ما د قوم ظالمانو نه و مریم ابنت عمران اللتی او مریم لور د عمران آغا دا بل زنانه و چې دا موحده و و مریم ابنت عمران اللتی مریم لور د عمران آغا دا د عیسی علی السلام مور وخه او د عمران سیب لور و او تصدیق کړي واغې په کلماتو درب داغه باندې وکان او کتبه او په کتابونو د الله کلماتو نه مراد کلمات د توحید وکانت ودا من القانتین د تابعدارو د الله تعالی نه قانتات و نه وی قانتین وی تابعداری دومره کامله ولکه د رجالو ځکه من القانتین وی ها دا دواړه بیبیانې چې دي دا مریم بیبي بی او دا آسیا بنت مزاحم دا په قیامت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې دا اعزاز الله ورک چې جنت کې بدا د نبی علیہ السلام په بیبیانو کې حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي حضرت خدیجه چې وفات کېده ناغه ته خدیجه زما سلام به په خپل بنو باندې وای داغه وخت کې د نبی علی سلام په نکاح کې بل خزه په دنیا کې نه و بغیر د خدیجې نه چې وفات کېده وای زما سلام به په بنو وای نو هغه یا رسول الله زما بنې سوق دی و یو مریم چې د عمران لور ده او بل آسیا چې دا د فرعون خزا وا او بل حکیمه چې دا د موسی علی السلام خور وا دا درې واړه به الله مال په نکارا کې او دا به زما بیبیانی په جنت کې خان پدی عمل باندې دومره لوی مقام ته ورسېدی پس د صورت تور نه نازل دی او ترتیب د صورتونو کې وش په تم دی پس د صورت تحریم نه ربط د مخ کې سره داده مخ کې بیان د حقوق الزوجیت دلته بیان دی د حقوق الله مخ کې چې دنو ترغیب او اطاعت رسول صلی الله علیه وسلم ته په دې کې ترغیب دی ال توحید مخکې صورت کې ذکر او د حالت د اور په دې کې چې دینو بیان دی ام د حالت د اور مخکې ویلو چې پرشتي به د دې سره تشدد کوي او بالکل بچدنو پیړنه سوځي غلاظ شداد نو په دې صورت کې وای چې جهنم لذینو تپوس پته کې چې علم یاتکم نذیر پرن صف میں سونا منع ہے کنه یار تا به خوب هم ولید ما په خیر مسکال درغله مسکال خو ما درګه کړ خا داوه د صورت د صورت داوه چې برکت چول ولا سوق دی یو الله دی خلاصه د صورت په دې صورت کې یو لس دلایل ذکر کړي په دې باندې چې برکت صرف سوکا چي یو الله چي برکت چول والا یو الله دی او دارنګي په صورت کې با بشارتي په دې مینس کې او تخویف اخروی بې امتیازات د صورت دلایل عقلیه په کثرت او دارنګي صورت ممتاز ده په بیان د ارمان د جهنميانو کاش دا کتاب هم د بل نه اوریدلې وي یا امزان پوي کړې وي دارنګي صورت ممتاز ده په مقصد د ژوند او د مرګ او صورت ممتاز ده په تپوس کولو د جهنميانو یما د په تپوس کولو د چوکیدارانو د جهنم د کاپیرانو نه سالهم خزنتها اول عام دلائل درې تبارک الذی او دې زین نه د اتم باب شروع کی ښا سورې سبانه چې کم دولس بابونه دی خو دا اتم باب دې تر سورته مزمل پورې پدې کې شپږ سورته دي په دې صورتونو کې به نفي د شرک په برکاتی او تخویب په ورکی منکرینو د دې عقیده ته چې څوک برکت په بل چا کې مانی تبارک الذی بیده الملک اول عام دلیل برکت چون کې د غزاد چې دا غلاس کې بادشاہی دا دویم او هو علی کل شیء قدیر دا الله تعالی پر شی باندې قادر دی دریم الذی خلق الموت والحیات دا الله دی غزاد چې پیدا کړی دی خلقا وای مر خو ادمی دی نو خلقه څه مطلب خلق الموت ان قدر الموت والحیات اندازه کړی دی مرګ او ژوند یاد شو یا خلقکم للموت والحیات دا سی وایا پیدا کړی تاسو د مرګ او د ژوند لپاره چې دلته به مړکی او بیا به هم سکی ژوند کوي ليبلوکم دې لپاره چې امتحانو کې تاسو باندې ايکم احسن عملا چې کوم یو تاسو کې د خيستا عمل والا او دا الله دې العزيز الغفور غالب او بخنه کون کې دا غ صورت دې کنا چې حدیث کې راځي نبی عليه السلام وې د الله د کتاب یو صورت دې او ما هي الا 30 آیه هغه صورت نه ده مگر سو آیاتونه ده دیر شیاتونه ده نو تاسو دې صورت کې دا سو آیاتونه ده دیرش دی کنه نو دا دیرش آیاتونه دی وای شفاعت لرجلن حتا اخرجته من النار وادخلته الجنه یو سړی لري شپارس کوو نو هغه وای چې ګم دینو د جهنم نويست او جنت ته دنک الله اکبر دا صورت وایا ښا دیو خپل لستون کې له شپارس کو چې یا الله زی لستما او لکه دې بوسته جهنم لبوزي نو زه چې د دې پسینه کې منو ته بده څنګه جهنم لبوزي نو الله وته چې ته خپکیږي نه به بوزو کنه دوله شپارس کو وغیرہ جهنم نخلاص کو جنت ته بوته نه بین ته په پیدایش تر رحمان ذات کې من تفاوت س نقصان او فرق فرج البصر پس واپس کا نظر لرا بیا بیا هل تخا فرج البصر واپس کا قتل نظر هل ترا من فطور ایوینه تس چاودنا یا لکا د اسمان ته وګوره چرته یو ځای کې تاته پکې چاو تخکاری چې دې شي باز خلکو نظر کړي پیری هغه ته پکې ښکاری خدا هغه خپل نظر ټیس کې بیا خد کې به فرق اسمان کې ګوره فرق نشتا ثم رجع البصر بیا واپس کا نظر کر رتنی بیا بیا تسنیه تکرار د پاره ده دا الله داسې قدرت دی ښا ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح او چې د شپې کله په کټ کې سم لیکنا لږ د اسمان ته وګوره یا الله نو سمره خوان کوي چې دا خسته سپین سپین ستوري په ګرا وتلی الله وي په تحقیق سره خسته کړي د منګ اسمان نږدې بمصابيح پستور باندې چې دا دیوی پشانه بلیږي بل پیدا د ستورو وجعلناها رجوما للشیاطین ګرځول دي موږ د ستوري وشتون کې د شیطانانو د پاره چې کم شیطانان اسمان تخیجی په د ستورو وشته کیږي واعتدنا لهم عذاب السعیر او تیار کړی دی موږ د شیطانانو د پاره عذاب د اور بل کړی شوی دا دو پیدې دلته دي او درېمه پیدا بیا سورته نحل کې مخ کې 13 شو او بن نجم هم يهتدون 14 سمات کې لارې په خلق معلومي نو دا درې پیدې د قران نه ثابت دي او نور پیدې په کې لټول چې خلق په کې تاثیر غني دا د کفر او د شرک خبره ده الله الله الکه دا تپوس صرف داغه د زورنې د پاره دی چلکه تاسو چا سویل نو چې تاسو ورته رواني قالو دی بوتوي بلا بشکا قد جاءنا نذير فتحقیق سر راغله مونږ ته يرون کې فكذبنا هم مقدر او باسا نو مونږ نسبت د دروغ کړي واغی تا وقلنا او مونږ ورته ویلو چې ما نزل الله من شيء ندیر علی گلی اللہ اسی لرا ان انتم نئے تاسو الا فی زلال کبیر مگر په گمراہی لوئے کے دا بده د جهنميانو قولی چې موږ به د مؤمنانو تو د نذیر ته موږ سویل تاسو گمراهی خیال شو دوی معنا دا قول د ملائکو دی او د جهنميانو ته وای چې ها لکه تاسو له نذیر راغله دی او بدبختو تاسو بیا هم نه معنا تاسو ته ویلی چې الله هیڅ شی نه دی را لېګری دا تاسو هسه مونږ یې راوي نو تاسو نه وای مگر په ګمراهی لوي از غټ ګمراهان وي خدایم خوار کا وقالو دی بو خافات رفو بذنبهم فاعترفوا بذنبهم پس اقرار کو کدی په خپل ګناونو باندې دای د خپل ګنا اقرار او کچاو پیغمبران راغلی او يرون کې راغلی او عالمان راغلی خو موږ نه منل خود اقرار پیدا ونکړه فسحق لاصحاب السعير پس تبایی دی وی هلاکت دی د جهنميانو د پاره اوس دیره یقینا کسان چې یریږي د خپل رب نه بل غیب پزړه کې لهم مغفرت د دې د پاره بخنه ده او اجر کبیر او اجر دی لوی وقالو لو كنا نسمع او ناقل دی بوي کاش که چرې وې منګه چې منګه د بل نه خبر اورېدلې و او نه عقل یان د خپل عقل نه کار غسته وي نه به منګه راغله نه به منګه په خاوندانو د شي کې لکه د جهنم کې خنم د بل نه اورېدل او نم د عقل نه کار غسته نسمعو چې د الله کتاب موریدل او نه عقل چې د الله په کتاب د خپل عقل نم کار غست یا نسمعو چې منګه تقلید د بل کړي وي چې کله نه پوي دی د بل منلې وي او ناقل یا خپل اجتهاد کړي وي چې کله منګه پوي دی پوه شو نو موږ به جهنم له نور راغلی خو چې نه سړی اجتهاد کوي او نه تقلید کوي نو بیا خدای یو ځای دی یا به جهنم له خود سره ها نو چې ته مجتهد هم نه چې مقلد هم نه نو بیا وسکه غاډي وړي بوای واسروا قولکم او اجهروا به شپغم دلیل پټوي کوي وینا تاسو ښکارواله کوي پاغي انه علیم بذات الصدور یقینا د الله پاک په دې پرازونو د سينو باندې تاسو په پټو پټو رازونو الله خبر دینو چې څه لوي امنتم من فی السما استخویب آیا تاسو به یری کېږي دا غی ذات نه چې هغه اسمان کې دی الکه من راغله دی کنه دا اوس خاص دی که عام دی دا من خاص دی خار دی کې من عموم د پاره نه دلته دا معنی نه چې هر هغه څوک چې اسمان کې دی نو اسمان کې خو پرشتیم دی اسمان کې خود مؤمنانو روحونه هم دي عیسی علی السلام هم د نو ټولو نه بلکې یریږي نه دلته من نه مراد الله دی ا امین تم آی تاسو به ریکيږي من دا غ ذات نه فی السما چې اسمان کې دی یا دا غ تصرف په اسمان کې دی دا چې وب مانډی تاسو لره پزمکا فاذا هی پسناسا په دازمکا تمور خوځيږي به تب بغخ روانه ام امنتم ایتا سبیری کېږي مندا غی ذات نا فی السماء چې هغه پاسمان کې دی ایرسل علیکم حاصبا دا چراو بلیږي تاسو باندې کانو باران زرد چې تاسو په پوهې شي کیف نذیر چې سرنګي دې زما یراول ولقد کذب الذین بیا تخویف دنیوی په تحقیق سره نسبت د دروغ کړو هغه کسانو چې مخکې د دینو نو سرنګ شو زما عذاب ورکول غیلرا او لم يروا الى الطير اي نګوري د مرغانو تفوقهم چې د دې د پاسه دي صوافات و يقبزنا ولون کې د خپل وزر لرو بندون کې دي ما یمسکهن الا الرحمن ندی ساری کړي دی لره مگر رحمان بادشاہ ګور د الله دی قدرت تا هوا کې مرغان روان دي کله وزر بندي کله کولاوي تاسرف الله یې سار کړی دی انه بكل شیء بصیر یقینا د الله پارشی باندې لیدون کړي امن هاذا الذی هو جند لکم زجر آیا څوک دی هغه کس چې هغه د لخر ګوټه ستاسو د پاره ینصرکم چې امدادو کې ستاسو من دون الرحمن ما سوا د رحمان بادشاہنا نه تاسو ان ان الکافرون نه دي کافران الا فی غرور مگر په دوکه کې دي امن هاذا الذی يرزقکم آیا څوک دی هغه ذات چې رزق درکې تاسو ته ان هم سکرسته هو چې اگر کچر تبن کې الله رزق پلرا څوک داسې دی چې هغه به رزق درکې ک الله د باندې خپل بند کی بلکې څوک دی هغه کس چې هغه به رزق درکې تاسو ته ک بند کې الله خپل رزق لرا هیڅ څوک نشته بل جوفعتو و نفور بلکې نه نوځي دی په سر په عتوین په سرکشی کې و نفور او فنا پرات کې افمن یمشي مکبن علی وجهه اهدا والافئده تاو زړونه قلیلا ما تشکرون ډېر لږ دی هغه چې تاسو شکر ادا کوئ لسم دلیل وای هو الذی د الله د غزاد زرعکم فی الارض چې خوار کړی تاسو پزمکه کې یا پیدا کړی پزمکه کې و الیه تحشرون او د الله تب جمع کولای شي تاسو و یقولون متى هذا الوعد وای بده کله به دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین دا غد کنتم به تدعون چې وای تاسو چې تاسو غختل قول ورته وای ارایتم خبر را کې ماتا ان اهلکنی الله دا بل دلیل که هلاک کی مال را الله دې ته دلیل عقلی اعترافی یا سکوتی وای که هلاک کی مال را الله یعنی ما باندې مرګ را ولی زر او رحم و مم معی واغی چاله چې ما سره دی او رحمنا یا رحم کی پمونګه چې زمونږ نیټه کې تاخير را ولی زرم نو پات کئ نو فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم سوک دے چې پنا باور کی کافرانو ته د عذاب درناک نه د دې څه مطلب شو ان موږ مؤمنان یو او سره د ایمان نه د الله نه یریګو او دا کافران ګوره کافر دی او بیا هم د الله د عذاب نه یاره نه کوي او نه یریږي قل هو الرحمن دا دویمه طریقه د تبلیغ اوله طریقه دغه و دا دویمه هو یا د الله د مهربان بادشاہ آمنا به منګ ایمان راوړې دې په دې باندې او په دې الله منګ ځان سپاره دې دې زر دې چې تاسو په پوښې من هو چې سوګ دې چې هغه دې که وګرځیو بس تاسو غورن جوره لاندې لاړ شي فمن یاتیکم فسوق دې چراتله بو کی تاسو ته بما امعين په بود چینو باندې دا د لګور الله پاک د زمکه په سر وبر روانې کړي دی او کدا د لاندې ویخت ورسي رښتیم بیان شین دا وو بدل سوق پیدا کړي ایسو بیا نشتا حدیث کې راځي قاری صاحب لدا مستحب دي چې هغه دا آیت ولولي د په اخر کې وای کنا چې رب العالمین دا وب موږ له یو رب العالمین پیدا کړي بل هیڅ څوک نشته چې دا موږ لا دوباره چې دین را پیدا کړي او را وخیږي نو په صورت کې یو لس دلایل په دې چې برکت یو الله چې پنځپیر شیخ صاحب ویله په دې صورت کې رد دی د یو لسمه په خوا به خلکو د یو لسمې پي ورکول کنه لس ورځې به میخه غوازان له شلا یو له سبب د شیخ عبد القادر جیلانی سه په نوم باندې میاګانو کر ټوله پیلې غلې اویلې به چې دا د دی لور کا چې زمونږ په دی غواګانو میخو کې مونږ له الله برکتونه واچي پوښوي نو برکت چول والا سوک دی یو لس دلایل په دې ذکر کړل یو لسم د الله په نوم ورکا چې برکت در لاغا چي مخلوق به د کم زنه برکت واچي داشته برکت به ختم کی او نور دلته کې نشي چولې او دومره به یریدل چې پي به یوړل یو ساس کې به امتزان لنه ساراولې پیسې به مو سره یوړلې بیا به د خلکو ته ویل چې پي خوند لراوړل اوس مونږ باندې لګرا خرڅ کې چې مونږ په کې ځان لچې خو پخا کو کړو دا څه ها الکه برکت الله چې یو لسمه د الله په نوم ورکا ستا خو خدا کوي ول سم ورکه او کلګ ورکه او کډیره ورکه خدا الله په نوم ورکوا مخلوق په نوم نه نو چې د دې شرکیاتو نم خلق خلاص کړ کنه نو الته به دی ول سم رز باندې ټول دیشکې په سر کړه واغه به خیرات کو اوس په یو پیاله نه خیرات د الله په نوم یو پیاله تم نه ټینګي چې هغه ورکه الک ورکه وکنه غونډې دی به به وسه دی وراشه زبدل پیدر کوما سی ول ورکه الله بدل پلنګ کې برکت واچي ساروی کې بدل الله برکت واچي ارسه کې خلک خیرات کوي خو په پیو کې بیخي خیرات نه ولې دا په اکثر دا پیسې خزي ازان سره اخلي کنه واغه ډېر شومي هغه دا کار نه کوي نه نه پیو کې خیرات پکار دی نون بسم الله الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون سورۃ قلم مکی صورت ده په نزول کې دویم نمبر ده پس د صورت علق نه نازل ده ترتیب د صورتونو کې آتش په تم ده پس د صورت ملک نه ربط د ما سبق سره داده په مخ کې صورت کې مسله وا چې برکت یو الله چی نو په دې صورت کې تسجید د تبلیغ د دې مسلې د پاره یا مخ کی صورت کې داوا د توحید وا په دې کې صداقت د پیغمبر علی السلام یا مخ کی ذکر او د شرک چې د الله سره شریک چا پیدا کو په دې کې مثال داغه خلکو لري چې الله سره شریک پیدا کړي داغي مثال به څنګه وي مخکې صورت کې د عذاب دنیوي ذکرو په دې کې د عذاب اخروی ذکر دی یا مخکې د مرګ او جون ذکر یو که خلق الموت والحیات پدې کې نور امتحانات ذکر کړي داود صورت التحذير على التبلیغ والتحذير عن المداهنه تیزی ورکی چې د الله دین خلکو ته ورسوا او دارنګي ير ورکی چې سستی به په دین کې نه کې خلاصه د صورت دا صورت دوا باب ده اول باب 33 آیت پورې ده پدې کې شهادت ده په صداقت د رسول صلی الله علیه وسلم زورن د منکرینو د رسالت تا او بیا داوود صورت او اوصاف قبیحه به ذکر کوي لس دا خلکو چې دعوت او تبلیغ نه دی منې کوي مثال به ذکر کوي د تخویف دنیوي په مثال د اصحاب الجنت امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په تسلی نبی علی السلام ته بعض علما وی چې نون میت وی وزن نون از ذهب مغاظبا نو مې یا مې والا یا نون اخیری حرف دی د الرحمن چې رحمان بادشاہ دی یا علما وی نون دا چې دینو په معنا د دوات او یا نون دا د نور یو تخته ده چې پای کې پرشتي لیکل کې هغه ته اشاره ده یا نون د الله غ نمونه ته اشاره ده چې اول کې نون راځي لکه نسویر یا دې کې اشاره ده چې الله قسم خوري بنصرت المؤمنین چې د مؤمنانو به الله امداد کوي یا دا نهر ته اشاره ده فل جنت زاد المسیر دا معنا غانې کړي والقلم شاهد دی قلم قلم نه څه مراد دی یو قول دا دی چې قلم نه مراد قلم د ملائکو دی او هغه چلته کم لیکل کې یاغه قلم د لوح محفوظ دی چې الله په لیکل کړی او یا قلم د ارچا داد گوا پسری وما یسترون نه مراد هغه چې د لیکل کې دا قلمونو والا یا ملائک یا تمام بنی آدمان او لیکون کی نو جواب قسم دار چې ما انت بنعمت ربک بمجنون یا قلم د تاریخ والو قلم د کرام کاتبین قلم د ملأ اعلی دا زور پس تقریبا شل قلمونو قسمونه غیلی کلی دي خو زتا ته پلند خبر اخلاصوما چې دنیا کې سمره قلمونو والا دي او سمره لیکون کې دي کچرته دالی کولو والا په انصاف لیکلو کې چې کله یو منل چې وحی ورته راځي نو ما ویلو د دې معنی دا ده چې ته دا ګمان کې چې په ما وحی راځي نو تلې ونه موږ نه منو چې تا ته وحی راغلی ده پوه شو کنه الله وی نبی دیتا تلې ونه وی خطر لیوانه نه و ان لک لاجرن غیر ممنون او یقینا ستاده پار خامخه اجر دی به حسابا غیر ممنون یو من دادا به حسابا یا غیر ممنون معنا نه بکټ کیږي نه بنديږي زکه چې ستا دعوت عام دی نو اجر هم داسې ډیر دی و انک لعلى خلق عظیم یقینا تخامخه پاره خوې ډیر لوی باندې ستا اخلاق ډیر اعلی دی د نبی اخلاق سو لکه کان خلق القرآن عائشہ رضی الله عنها فرمای د نبی علیہ السلام اخلاق قرانو سمره چې دې کې اوامر دی هغه په عمل کې او نواهی دی نه ځان سات اخلاق دې په کیو کنه ټول فستبصرو ويبصرون زرد چې تبم ویني دی بم ویني قیامت کې ودا پته لګي به ايکم المفتون چې کم یو پتا سو کې دی لیوانه یا کم یو تاسو کې چې غلب عذاب ملاویږي معذب دی ان ربک یقینا ربستا هو دغه الله عالم خپو دی به من پاره چا زول چې دی واوړې د خطا شو گمراه شو عن سبیله د سملار داغنا او هو اعلم بالمهتدین او د خپو دی په هدایت مندون کو او صفات د مداهن فلا تو تل مکذبین یو زبردست یو نمبر 10 دا نمبر 10 خطرناک دی ها نمبر 10 حرام دا یو کافرو ولید ابن مغیره سخت دشمنو د رسول الله سلام دا صفاتونه چې کله بیان شو نو دی وی دا بالکل ما یاد او دا څومره نخې چې دی وی دا ټوله ما کې خو یرا دا یو نه خو اسما ته معلومه نه ده چې دا برا پکې یو کنه اوس دا پته ماته نشته چې زما به خپل پلار نه پیدا یم او که بل نه به پیدا یم نو مور تراغه مور ته وای چې دا را ته وای ته دا نور نه خو ما کې برابر دي خو چې دا یو څنګه رسې خطا غونې معلومي دا څنګه د ما پوي کا نو مور ته وی چې بچیا د سکارو ستا د پلار اولاد نه کېده او ما سره غم او داغه ډیر جیدادونه او مالونه مې دا به خلک تقسیمې را تقسیمې نو ما د پلانی سره زنا وکړو داغې نه ته پیدای نو ته بالکل دا صفتم تا کې برابر دی ښا د وسې خوندو کو بالکل لس په لس په ما کې پراته دا سي بدبخت سره الله الله ان کان زمال و بنین د دې وجنا ته تکبر کوي حق خلاف کوي چې دې دا خاوند مال او د زامنو په مال نازيږي او په بچو نازيږي اذا تطلع عليه آیاتنا کله چې لسته شي په د زمنګ آیاتنا وای دې اساطیر الاولین کسی دی د پخوانو سنه سمه علی الخرطوم زر دې چې داغ به لګو مونږ دلاره په شونډا یا په دې پوزا یا خو علماوی دا حقیقتا شوی دی او په جنگ بدر کې دا نبی علیہ السلام طرف تر روانو نبی علیہ السلام په گزار کړو په دې پوزه داغ راغله او هغه تر مرګ پورې نه ولري شوی هغه ته اشاره ده او یا دا دا چې علما وای د دینه مراد په جهنم کې بوله دا مختور دا مراد او یا علما وای سنسمه علی الخرطوم دا سه شرم به ورپسې ولګاو چې لکه دا مخامخ په دې مخ چې داغ څنګه بدخکاری کنه هغه باندې به ټول عمر دې شرمېږي او دا ټول معناګانی دا کې دې شی او سمې خوري خو اسانه معنی زر دې چې داغ بوله غو منګ دلرا په شونډا یا په پوزا ان بلونا هم اوس یو مثال الله بیانوي منګ امتحان کو په دې قریش باندې لکه څنګه چې امتحان کړو منګا وې دا د صنعا سره دو پرسخه کې اخوا باو دا ډېر خسړیو دو بچ کله دا باغ میوي شو کولې نو غریبانان ته ویل کنن به باغ شو کو را شیخه او څوک چې براتل نو هغه له به ور کولې وړي الله کړی دی په دې نه کوي ډېر خسړې او الله بولار فصل خيسته کو دې مرش او چې کله مرشو نو زامنو تباہ نو چې کله زامنو ته پاتې شو نو زامن کله غشانه کې دي شو نو زامنو ویله بابا د الله وبخیا خسړیو دا فقیران ټوله د تکړی دی او دا به ټول راضی را دا مسلې جوړیږي هغه خو یو سړیو باغ ډیر شو او داغه کار پې کېدو زمونږ په ځان لا کار نه کېږي نو ملنګان او فقیران لبر کم زینه ورکو اجزان الله نو دای په خپل مینس کې دا مشوره وکړه چې باغ له بزو وختي وختي او ګوره چې یو غریب هم دنه باغ لرانه شي ښا بالکل چې دنه سوک رانه شي دا کار کسب بنه کې او دی ورځ کې برا پیدا شي بیا به خلکو ته خلاص نیولې چې ورې نه الله پاک به خمه ورکوي د وختي پاسه دل چې زو وختي چې غریبانان راځي چې من کار کړي بس الله پاک د شپې شپې د دې په باغ باندې عذاب راوست او باغ د اول سر نه تر اخره پر ټول وسوځید د چې لاړل ګوري په وټي کې صرف ایری پرتی دی او ویشي هم نشته او دې تلې د میوه په خېری کټ کولو لا صرف ایرخ کاری یو بل ته ویل چې یلکه دا جوړ موږ نه لار خطا شوې ده زمونږ هغه باغ بل ځای کې دا موږ پیرو را ووړو چې وی قتل وې مړ خطا نه یو ما غزیر خو دې باغ باندې څه چل شوې دا خو سوځې دلې ده دغه ځای کې دې ماستو کارو کخه پوه شو کنه یا خدای پاک دا خو مونږ ویلو چې د الله په نوم به نه ورکو او دا اوس چې دنه اوس الله را باندې عذاب را وستنو یو بل توي دا تا ظالم ویل چې مپریدا او بل بل خدای ری غر کدا خو تا ویل چې مپریدا بیا پلانجو واغه مقاتل تلیوا الله وی بنده تعالی می درکړې ده دا پتا امتحان دی غریب د لدرغه نو شکریا ادا کا او ور کولا الله بدل برکتم پکې واچي او الله بچ دینو دل اجرم درکې او کنینو د اجر نه محروم شو د مال نه بم سبا خلاص کی ها الله الله اوس ګورا ان بلوناهم یقینا موږ امتحان کړه د پدای څنګه چې موږ امتحان کړه داغه باغ والو باندې از اقسمو کله چې قسم خوړه چې خامخا کټکې بدل را سبا کې ولا یستسنون یومانا است ان شاء الله نویلا مشرکانو کر ان شاء الله ته فکر ضرورت دی وی خطر پس داغه را سره دی کینچیانې بده بده کړه په باسو کا ان شاء الله تاسو ضرورت ایو سړی تا منډای لته چا وته وې سکه وی خار اخلم وی خار اخلم ان شاء الله پکې وایا ماغه ویل ير ان شاء الله تاسو ضرورت دی خدا می پیسې دی او زمو ځان لبه والا مرابه والا مده کې ان شاء الله تاسو ضرورت دی هغه لکه دا خره پیدا پکی وینا چرته پلاره کې غل پېښ شو پیسې تی والي دې چې خر والا نه سودا کوي کنه عدل ته جیب تلاش کا تکړه دنو ټول سورې هیڅ شیم پکې نشته یا خدای پیسې خو نشته نو اوس ته پته ولګی چې ان شاء الله کې هډیر کارو دی ان شاء الله غلورانه پیسې والی دي پوښوي او واپس کور تراغه نو بس کوم خبره کین مخکې ان شاء الله وي بیا ان شاء الله وي خو کار خوشره وکړه نو ان شاء الله و نو یو معنا دادا دویمه معنا دادا چې ولا یستسنون د مسکینانو حق ته نه جدا کو وای موږ په بلا خرچي شوې دي بلا پیسې هم لګېدلې دي اوس به بګه موږ زکاتونه او خیراتونه وباسو مو ورکو پس دې سبا کې یو بل ته په وخت سبا आवाजونه او کل یو بل ته په وخت سبا کې یعنی غدو چې سبا کې علا هر سکم په کټ کولو د فصل تاسو کې تاسو کټ کون کې فان طلقو پس روان شو هم یتخافتون دې پټه پټه خبرې کولې چې دن دې نشه دې باغ تنن راځي تاسو باندې مسکین سو غریب و غدو او دې سبا کې علا هر دین په منې کولو د غریب قادرین په خپل لکه قادرو چې نه به پریدو فلما راوها نو کله چې ولې د دې باغ لرا وې دې من خامخا خطا کون کې د لاریو بل نحنو محرومون چې وې قتل وې بلکې منګه محروم شو د باغ نه قال اوسطهم نو وی هغه غره دا غینا عقل من دا غینا الم اقول لكم اين ویلی ما تاسو ته چې ولې تاسو د الله تسبیح نوای قالو ناغوی سبحان ربنا اوس تسبیحات شروع کړ پاک دی رب زمونږ چې نو مونږ ظالمان فاخول مخامخ شو بعضهم بعض د دی علا بعضن په بعض نورو یتلاومون چې یو بلې ملامت کاو وی غیا ویلنا هی تبعید مونږ لرا ان کنا طاغین یقینا مونږ زیاته کون کې قریب دی رب زمونږ چې بدل کرا کې مونږ ته غوړه د دینا مونږ خپل رب ته اعلان کون کیو مینا کون کیو بیا زورنه د منکرینو د کتاب ته او مشرکین ته او تسلی د نبی علی السلام او صداقت د رسول صلی الله علیه وسلم ان للمتقین یقینا د متقیانو د پاره پنځ د رب داغي جنتونه د نعمتونو وای ایو ګرځو مونږه مسلمانان پشان د مجرمانو باندې نو کوم کتاب کې راغلی ام لکم ایمان ایشت تاسو د پاره لوزنا علینا من باندې بالغه رسون کی مقصد تا یا بالغه ما نواسقه مضبوط الی یوم القیامت تر قیامت ان لکم یقینا تاسو د پاره بیل ما تحکمون هغه چې تاسو غواړئ یعنی جنت فیصله کوي غواړئ جنت به ملاویږي کلم نشتا ويدعون الى السجود را بلل بشي د سجده تا فلا يستطيعون پس دی به طاقت د سجده لګولو نه لري یو خدا مان دالکا چې الله پاک کما یلیق بشانی حدیث کې راځي خپل پندای بخکاره کی ان چې څوک مسلمانان الله ته وسر په سجده پریوزي کافر بنیغ ولاړی سجده با هغه ملا کې باړو دا جرأت نه چراتا وشي لکه نیغ لرګي نو دی ولې سجدي ترا بلل کېږي جواب دا امتحانن چې چا دنیا کې کړي کولې بشي چې چا نه کړي هغه به نشي کولې بس دې د پاره سره بټه براو تسترګې د دای پټکړې به دی لره ذلت وقد كانوا يدعون الى السجود وتاخي سره و دې چر بللې بشو دنیا کې سجدو تا وهم سالمون او دی روغ را مټو سجدي به نه کولې کعب الاحبار سے وای دا وای داغه خلکو باره کې دی چې د جمع د مزنه پټیږي ها چې دی په دنیا کې جمع لنکل وای نو جمع لزان کوشش سره رسوي و املی لهم مهلت ورکو مدی تین نکیدی متین یقینا چل زما ده مضبوط ام تسالهم اجرا ایت غواړي د دینه سم مزدوری پس دی د تاوان د وجه نه دران شویری ام عندهم الغیب ایت سره د علم غیب فهم یكتبون پس دی لیکل کئ نو دې سره خو علم غیب هم نشتا فصبر صبر کوا تسلی دا او امر دې به صبر صبر کوي نبی تلوار په عذاب مکوا صبر کوا د حکم در رب ستاد پاره او مکهګه په شان د مئی والا یونس علی السلام اذن دا کله چې دعا وغوښتا او هو مکظوم او دې ډک د غمنا خا علماء دا تشبیه نه ده بلکې دا دغه صفت بیانوي چې په خپل سپای خپل غا خطای باندې کلک نو بلکې داغه نه ماپی وغوښتا لولا ان تدارکه نعمت من ربه کچرت نو راګر کړي غلر مهرباني او نعمت طرف در رب داغنا لنو بذبل عرا نعمت نه مراد یا خو نبوت او یا داو چې الله ولاغه دعا قبول کړه زر دې چې وبني سومنګا غي لره داغه زینه چې غي په نه پويږي د دې څه مطلب دی لکه اے استدراج دی ته وای چې یو سړی په مزه مزه راونی سي لکه هغه ګناه کې تور لنورم احسانات پکې هغه ګناه کې تنورم احسانات کې د دې لپاره چې بیا ول ډېر عذاب ملاوي شي نو دې ته وای استدراج دا کافران د الله نه پرمانی کوي الله وی دا استدراج دی اخر کې عذاب ورکوم و ان یکاد الذین کفروا لیزقونک بابصارهم او یقینا نزدې دی هغه کسان چې کافران دي چې ویری تا پستر غو خپلو لما سمعوا الذکر هر کله چې واوري هغه قران و یقولون او وای انه لمجنون کنا نو د اغینم دا یو قسم علاج دی سراج المنیر دی ځکه د بد نظر تفصیل کړی دی چې نظر لګیدل دا حق دی او ثابت دی نو په دې صورت کې خداوا وسشه دا تحزیز علی التبلیغ او تحذیر عن المداهنت بس تفرید او د مانځنه بعد به ان شاء الله بیا درس کې